هر طالب علم د قرآن کله د دې آداب او د اصول لحاظ کو هغه لا د قرآن کریم په هم آسان شي دا څلور آداب ذکر کړیو یو آداب اخلاص نیت چې قرآن ته دراتو مقصد پڅا خالص الله رضا وي د قران سکوم د دې لپاره چې الله زما د رضا شي الله زما د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي او بیا تاسو نور خلکو ته ورسوم په هغې مال الله اجر راکړي او د نور خلکو د عقیدې او د عمل اسلام وشي د ریاکارۍ نه به ثانیه صفاوي ریاکاری باندې کې د د قران پس کړه وسانیت د دنیاوی لالچ او مفاد نه وی د دې قران د کوم دي د پاره چې په دنیا وګټم زما دي په دنیا کې نوم چمکاو شي او مال د خلک عزتونه کوي او سلامونه کوي وسانیت بده باندې وی زم عظمت د قران کریم د قران کریم عظمت دا دی د قران کریم به ته په هر یو څه باندې چل کړي د قران کریم درته ته به حاضری کوي وڅوک مخامخ راځي قران ته کینی او وڅوک انلاین کلاسونه اخلي نو دای ته قران ذکر غواړي نو دای به د درس د شروع کېدو نه اته بجې زموږ درس شروع کېږي کم از کم چې د اتو بجو نه لس منټه مخکې به دی حاضر وي نو لس منټه مخکې به دی حاضر وي او دی به په خپله درسګاه کې ناست وي داسې نه زه درس شروع کوم او بیا یو یو راځي او چې نه کوله په سټونو راخیږي او ته لږه خوا شو ته لږه دی خوا شو او بیا راځي ما له مخکې ځای راکړه نو ګورې که د چا مخې له ځای خوښي نو هغوی ته په کار دی چې هغه په وخت راشي من طلب الاولا سهر الليالي څوک چې اوچت مقام او ښځې حاصلو غواړي نو هغوی به وختي پاسي شپه به روڼوي دا نه چې ستا مخ کې هم خوښ دی او ته به ټوله شپه خپل خوب هم برابر کړي بیا به په کلاره چیرز کړي او بیا به لوښي وینځي او بیا به د کچن په ټولو ډبو باندې صافیم وهي چې هر څه صفا شي نو دی نه بعد به ته پر کار عملې بیا به راشي نو بیا که په اتره ورسېده او که په نهه او که په لس او اوس جدي له مخکې ځای ورکړه او که د ځای ورنکړو بیا به په عزت کې فرق هم راځي نو که د چا خپل عزت خوښي نو ټولو ته ویم کاګیران دي که ناظمان دي او کارکان دي او که د کلي خلک دي نو ټول به د اتو بجو نه مخکې اجیري کوي بلوګانو له ټیپ ورکوي چې تاسو د اتو بجو نه لس منټه مخکې را رسئ نو تاسو بیا لیټ لیټ را روان یئ او بیا د راتلو سره دومره خبرې چې ته به وې په جنج را نه نوتې هغه په جنج خلک نه وي پسې نه نوتي که نه او لا لا جوړ شي او بل جوړ شي خلک به یې کوي جنجان دارو نو باید د جنجانو غوډې مه را نه نوځئ تاسو قرآن والا خلک یې د درس دا آداب او اصول زده کوئ چې زما د درس د شروع کولو نه مخکې زما د درس د شروع کولو نه مخکې تاسو په کمپیوټر کې حاضر یې نو چې اوس عہدیداران ناوخته راځي دارنګه چې موار خلک نا وخت راځي نو د کلیو کې قبولونه نشته خو زموږ د اصول د آداب نه خبر نه دی اوس په لاره چرته ټریننګ کی تاسو به په وخت راځئ او بیا که څوک خپل نفس له سزا ورکول غواړي نو لږ ساعت په خپل ودرېږي او بس بیا دې په خپله کېني یو پنځه منټه دې ودرېږي یو دوه منټه دې ودرېږي درې منټه خپل نفس له دې سزا ورکوي چې چا له سزا نه ورکو په خپله دې ودرېږي او نفس له دې سزا ورکوي یره د دې د ذلیلې دنیا د لاسه زه دونه لیټ شوم دې نفس له به نن لکه سزا ورکړم سبا بیا زه په وخت راکړم نو نفس له بلګه سزا ورکړي دا نه چې دا شروع کوم نو پکې نه کې نه باندې ټول لومبه تر څنګه کې نه کې نه نو مهرباني وکړي او بیا ته زموږ دا امیرا هم ګل دا نو په دې وسره نظر برابر شو نو دا دی وته بیا اشاره کوي چې کې نه دته زه بیا بیا خبره راکلم او هغه زموږ په من منځ کې کړی هغه یو رب چې هغه تسلسل وی هغه بیا ماتي زما له ربط او تسلسل مو ماتوي په وخت راځي او په خپل خپل ځای باندې کېنئ په دې پنځو په دې لسو منټو به تاسو څوک شي په دغو کې به تاسو کور کې څه داسې تشویر پته کوئ چې خامخا به تاسو لیټ راشئ نو ګورئ دا اوس ما مخکې ویلو چې دا دوره تقریبا پچاس ورځې ده دا پچاس ورځې به تاسو شپه ورځ بیدایت کوئ بیخي به وسېږئ لکه دا بنده چې حج او عمرې ته لاړ شي د عمرې د چا دوی ورځې وي د چا یو میاشت وي د حج پهله به چالیس ورځې وي اوس پنځلس ورځې یا چالیس وي د چا نو خلک دا شپه ورځ هلته کې چې څوک د عبادت شوقیان یې شپه ورځې په ځان روڼه کړي شپه ورځ خلک په مټه یې څوک خوبونه نه کوي نو دا د قرآن کریم زده کړه دا خو د حج او د عمرې نه ډېر زیات او اهم کار دی دلته کې چې ته په قرآن باندې پوه شي نو په حج او په عمره هلته کې به ته بیا پوهېږي هغه شانې به ارکان ادا کوې څنګه چې د هغې حق دی او که ته دلته نه پوهې نو ته به حج عمره بیا څوک نو دویم ادب او عظمت ته قرآن کریم چې قرآن کریم به په هر یو څیز باندې اوچت ګڼي او که نا وخت راغی بیا به شاته کینې دا اوس وګوره دا اوس دونه نا وخت راغی او ټول قرآن مجیدونه دې متاثر کړ چا سره ګوند لګي چا سره ګوت لګي نو شاته لاړه شکې نه کړ وای لیټ راځي تاسو دا طریقه نه د نن مفهوم زما د فی طرف یو ګره د طرف وامرې د ټولو نن معاف یې د دې نه بعد کوم یو کس نه تونه پس راغه نو هغه د شاته بکینی چې کوم لاین کې وته ځای ملاوي د چا په قران باندې مخپې نه بدل دا څونه بد کار دی چې یو قران سره مخبل کې نو بل سره مبند لګي بل سره مبتې لګي دا بې ادبي ستاسو د غفلت او د سستۍ نه ده داسې به نه کوئ بس چې څوک لږ راځي شاته به کیني شاته لینو او ما له بدر سره ماته وایي امیرانې به علاوات ورکوي چې تاسو شاله شئ یا دغه ړومبي کسان چې ناست دي دغه سلمې ته کوم لاین دی دغه ټول به ورته وایي چې دې خو امر راوړئ لار نشته لار به بلکل نه ورکوئ وموري ته ټول کلاس سره اوري لار ونه ورکوي چاته بس یو ځل دا دغه چې کلاس دک شو او ما دا شروع کو نو په تاسو په دار شروع وي منځ منځ کې وسو په تاسو سټونو پینې دي چې را رواني وي دا قران مجیدونه تاسو متاثر کوي د خلکو نه لیکل ګټ وټ کوي نه به د دې طرف کسان چا ته اجازت ورکوي نه د شا د مخې بس چې روستي راغه شا ته به کېني تاسو راځئ نه ناظمان دریم ادب درسګاه کې دننه چې درسګاه ته راشئ یو بل په اوچت اواز سلام نه چوي چې درس شروع وي نو سلام بنا چوي چې السلام علیکم وای سلام اچول سنت دی او قران ته چپ پاتې کېدل دا فرض دی اوس تا چې سلام واچولو نو په موږ د جواب واجب کو نو اوس موږ د په فرض عمل کو قران ته چپ شو او په ستاسو سنت جواب کو وایي په خبره نو سلام پناه چوي بس چپ پکې نه ځکه چې دا اوس په سعودو کسان دي نو دا چې یو یو سلام نه کوي ټول درس کې متاثره کېږي که نه نو خاموشۍ سره به کېنئ دوی به کېنئ او بل قرآن به کولاوئ په درسګاه کې دننه بل د زوړ سبق تکرار به کوئ ګورئ به که ستاسو نه کوم سبق په روټ پاتې شوی نو نن به هغه دهراوئ کوم لیکل تا نه پاتې شوي دي ملګري نه تپوس وکړه زما نه پرون دا دا پاتې شوي دي نو دا لیکلي ما ته پوره کړه نو هغه به تا ته پوره کړي دارنګې در ناسې به ډډه نه وایي ځکه چې باندې ډډه وایي نو په هغه باندې سستي را شي خوب پرې باندې را شي نو ډډې به نه وایي چې د اول سر به تاسو به لاسونه چوري تکیاګانې او بس پترس وطنه سې لباس ملګرو کې شان پرست وي دا څه مسله ده نو په درسګاه کې بدن نه خوراک نه کوي دا نه چې تاسو پرسونه د پاپړو راډک کړي او دا خپاره جوړ او بیا چې پاتې یو دونه ملبت لاندې وځي د دنیا ګندونه پراته دي بیا دا چې باندې کوم بلکې د درس په دوران کې چې بنده مونږ کوي او خوراک به بند شي نو دا چې باندې درس په دوران کې تاسو خوراک نه کوئ که د چا تکلیف دی مطلب نو درسګاه کې به خوراک نه کوئ خاص به نه کوئ او خاموش به ناست یې خبرې به نه کوئ یو بل سره به میسجونه نه کوئ یو بل سره په چټونو خبرې نه کوئ که چا ته څه مسله پېښه شو چټ دې رالي چا پسې د کوره ایمرجنسي سوال جواب وشو چټ دې لیږي او دلته دې زمونږ د امیرانو له رالیږي بیبي ګل ده هما ګل ده دوی له ورکوي نو دای به بیا ما ته خبره کوي کو د دای د کول و خو دای به حل کوي کو نو ما ته بیا وای انو بیا اومدا څه به څوک ورکانه په سره و چومدا څه به کوي اوم دې د بی اجازه ته ګوري زما تاسو ته اجازه نشته دی چې تاسو به بغیر د اجازه نه برکه په سره وای او لاچې پکې وای نو د چا شاګر غنی ما ته چې دې زه تراغي زما په طرف دا کې کېږي چې ته زما شاګر دی اورئ که زما څوک د روزانه کلاس شاګردانې دي او که څوک زما روزانه نه دي زما د شاګردانو شاګردانې دي دا ټولې زما شاګردان تاسو ټولې زما شاګردان یې او دې ټیم کې تاسو د استادانو اختیار هم نه چلی تاسو به ټول زما منئ نه نه ما خپل استاد دې ته وي استاد دې ته وي څه ته وي که ته ما نه تاسو کې زه به تاله دعا وکم زه به د خدای نه سوال وکړم چې خدای دا مشکل ماته اسان کړي او که ته په اجازه ته لاړې نو که زه په خوله خیرې ونه کړم خو زما ډو خو دې خفه کړم الله خو به زما دې ډو تم ګوري که د شاګرد پر سینه کې زړه وي نو د استاد په سینه کې زړه وي دې خبرې ته لږ سوچ کوئ چې تاسو د آداب لحاظ کوئ نو الله ماته قرآن اسانوي بل څلورم ادب د ځان بهر چې دا کوم علم حاصل کو دلته انو دا به اوس وړي پور کې په غم خادو کې دا برایت کې د دې په بیان کې د دې په تبلیغ کې دلته څنګه ستاسو عقیده او عمل اصلاح کیږي نو دا شانته به تاسو نور د عقیده او عمل اصلاح نبی علیہ السلام فرمای فلیبلغ الغائب الشاهد وای په کار دی چې کوم دی دی کې موجود دی دې دې زما دا بیان غایب ته ورسوي کوم دی چې ته نه دی راغلی مون سره نه دی یو دی شوی نو چې دا بیان ووري نو چې دې شي دا غي په لکه انقلاب راشي او دا غي د عقیدې او د عمل اصلاح شي بیا موږ اصول د قرآني کریم شروع کړیو دا اصول جمع د اصل دا او دا بنیاد ته ویل شي یو انسان په قرآني کریم باندې پوهېدل غواړي نو د دې د دې اصولو خیال ساتي بعضې خلک وایي وایي هسې اصول دي وایي نو وایي مونږ لا نه ځو ګوره یاد ساتئ چې په دې اصولو تاسو پوه شئ نو تاسو له بعد د قرآني کریم ترجمه تفسیر اسان شي ځکه چې د قران کریم د ترجمه او تفسیر کې چې کومې ګرانې ګرانې خبرې دي هغه موږ اول وکړو هغه لار د تاسانه کو نو چې تاسو په اصول پوه شئ نو تاسو ته ورسو ترجمه او تفسیر اساني اوس بیا وروسته په یو آیت کې ویل چې په دې آیت کې مقصد د قران دی یا تعریف د قران دی نو ته بیا وایي چې دا څه وایي اول تکلیف دی ولا اول نسو ته وی دا بیا خپل ټیم خراب کړی دی ته ناس نه وی نو چې سا قرآن ته زده کړې شو کېږي نو ته به یو ټکی نه ضایع کړې ټول به دې لیکي تا له درسي هم به لیکي خو تا له نه درسي هم به لیکي کله به یو خبرې ستا سره لیکلي پرته وي او ته به په هغې پوهېږې نه چې دوباره یې زه ووایم نو دوباره به دا ته دا به څه اړه ته کولی شي په دې به ته پوه شي ځکه هغه عربي مقوله ده چې اذا تکرر الكلام تکرر في القلب یو خبره چې بیا بیا کېږي هغه پړ کېږي دا مو چې دا مال راځي او یا ما خو تیر دوره کړی و دا ما دې کړی نو ګورا چې ته د استاد د خلینه دا نقل شوی خبرې دا ته په عزت او احترام باندې اخلي او ځان سره یې کې یا دې ته ورته تعالی الله سونو ګلو درته ان شاء الله چې دا 50 ورځې تیریږي ته به بیا وګوري ستاسو سینا او ستاسو کاپیان یو قران مجیدون الله څنګه له علومو ډکه او بس ځان به مور نه غړي علم ته ځان ټول مرته کې غړي ځان بچته کې غړي چې بس دته کیو مال راکړي مال علوم راکړي مال نقطې راکړي او که تا ځان مور کړل چې دا مال راځي او بس نور نه ځو نو یا چاته هیڅ بدل جوړ نشي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په رسناک دي چې دا چرته نه مړي یو هرسناک دا د دنیا دی چې د دنیا لاله چې ور پکوس شي د د سره کرونونه نه یرګونه نه کهربونه شي کنه نو د سترګې مړیږي دی به وای نور نور نور شاته مو ګورئ څو خپل کامیانو ته ګوره خپل قران ته او دې مرز نه ته د علم چې بنده رب د قران او د سنت محبت پروت دي نه نو دې بیا په دې علوم مړیږي نه دې بیا په دې علوم باندې مړیږي نه دې که یو خطا خلاص کوي زه بل کو دې کپل خطا خلاص کوي زه بل کو دا د قران کریم عجایب دي چې په دې څوک مړیږي نه دې نه چې څونه نقطې او ملغلې روزي دې هرې ته خوشاله یو یې دا خبره کوم نه وایي چې یره دا خو ما نه وی اورید نو دوی خوشاله او چې دا ماړوي او وړوي نو دوی ته خبره کوه هغه ته نه خوېږي ان خلی پوری سنا نو بس کنګال راشي کنګال لاړ شي نو کوشش په دا کوي چې تاسو څنګه کوي نو دا به نور خلکو ته رسوي او دا اصول دې ته بڑو نه تنګوي ډېر دا خو ګراني خبرې دي دا ګراني نه دي دا به کول اسانه دي پرون چې دا ماته خبرې کړې دي دا ګراني وي که اسانه وي اسانه وي کنه تاسو به پوي دی څوک به پوي دی اخلاص څوک ټول پوي دی الحمدلله نو ګورئ دا ګرانې خبرې نه دي دا چې تاسو نورو ته مرسوئ نو اول د الله نه سوال کوئ چې الله دا ماته اسان او بیا کوشش نه کوئ چې دا ته څنګه مخاطبین ناست دي او مغه شي په اسانه ژبه کې ورته خبرې کوي بعض خلک خپل علمیت ښکاره کوي نو دا د نحو یو د صرف یو د عربی یو د فارسی قواعد شروع کی او واپس په پښتو کې پوهه کوي نه د بشاګردانو باندې بیا غ بیان او غ درس پوښتنه نو ملګرو ته به ګوري چې هر دوی څونه جذب کولو ولا دي آیا دوی تعلیم یافته دي لیکل کولی شي آیا دوی چېرته کې د دې نه مخکې درسونه ترجمې کړي دي دا خبرې جذب کولی شي او که نه شي کولی نو ته به دې څیز ته خیال کې چې زما دا مخاطبین چې دي دا د کومې پایې خلک کله چې مبلغ په دې فن پوهېږي که نه نو بیا د هغه د خولې نه قرآن اسان شي او چې کله مبلغ په خپله نه پوهېږي نو هغه به نور خلک څه پوهېږي نو موږ په اصولو د قرآن کریم باندې شروع کړي وه هغه په څوارلس عنواناتو کې اول عنوان اول عنوان هغه او تاریخ د قران کریم زه عنوانو اسماء د قران کریم او درې عنوانو حکمت لنزول القران کریم چې دا قران کریم الله څه مقصد لرالي کړي دا غي بیان مونږ کړو د الله په فضل د الله په امداد اوس مونږ څلورم عنوان شروع کوو مخاطبین د قران کریم قران کریم باندې چې وسړې ځان پوهه کوي نو د قران کریم په لهجه خطاب او په طریقه باندې وا خامخا ځان پوهه کوي چې قرآن کریم دې ټیم کې لګیا دی خبره کوي نو مخاطب یې څوک دی او هغه چا سره به اسمه بایسته کوي کله پوری تر څو پوری چې یو انسان د قرآن کریم په دې طریقه باندې نه پوه شوی نو دې د قرآن کریم په مزامینو باندې نشي پوي دی هغه د څلورته دماغ ته نشي پوي دی په موجوده زمانه کې اکثر علما دا غي دا حالت ته چې د قران کریم ترجمه کوي هغه غلطیاں د دې وجې نه کوي چې هغه دا قران کریم د دې د آیتونو د دې د واقعات صرف هغه ما سبق چې کوم کومونه دي هغه پورې ټچ کوي چې بس دا د نوح علی السلام یو کیسه ده او دا د هود علی السلام یو کیسه ده دا د صالح علی السلام یو کیسه ده د بدبخت کیسې ته نه جوړې کې او داسې نه کوي چې دا خپل درس دا خپل بیان دا واقعیا دا په موجوده حالاتو باندې فټ دسی یو واقعیا وې دسی قران کریم کې یو آیت وې نو ته وګوري چې آیا دا زما په دې زمانہ کې دا نشته که نشته دا کوئی په ما کې شته که نشته که خو کوئی دې زمې ځان کې راولم که بد کوئی دې زبر ځان ساتم دارنګه زما مخاطبین دي آیا دې کې دا خو خوښتا کنيشتا بد پکشتا کنيشتا نو په دې وته د مقبول مخاوه خلک اصلاح کی وای دې په خبره باندې مونږ باندې د خلکو یو اعتراض دام دی وای د دې ترجمه سي د خلکو ته ورونی کوي ګورئ ما پرونم تاسو ته وی چې مونږ په خپل بیان کې چا ته ورونی نه کوو ذاتي اٹیک هغه په خپل درس او بیان کې نه کوو او قران کریم د علاج کتاب دی کنه نو دې کې چې څوک خپل علاج لراغلی وي نو باغی که یو خبره په دوم لګي خو ته ځان نیسی په هر دا سمه د اسلام خبره او چې کوم د اسلام په نیت نه راغلی نو کار شي دای ما ته ورونی کولې په ځنو نه راځم ګورئ ما ته خو ستاسو پته نشته که نه که پته راته وي د یو چل کسانو به چې زما ته د هغه سره تعلق وي تللی راغلی وي نو دا ډېر کسان دي چې دوی نه زه خبر هم نه یم چې دوی کې څه چل دی کم کم مرضونه پکې شته کمې کمې خوبۍ دي پکې هغه به یې چې څوک راته ووایي نو زه خو داسې نه خبرې کوم د دې چې څوک د اصلاح په نیت راغلی نو هغه بیا په خندا او په خوشاله وي ویره ویل خو زما غټول د څه ښکارا چې نه چا څه ښکارا کوم ځانوم نه دی غوښته وای نه وای ما چې څو ټول دراته په کوته کو وای خیر اینده د پاره مزه داسې نه کو وای ما خو وی جوړی دا ثواب دی دا نیکای دی ما ته خو څه پتاو لګی چې وای دا زما بس کا په دې نیت او چې کوم په علاج په نیت نه راغلی نو غوسه شي دا وګوره وای دا زیاده کوم نو شاوی الله رحمت الله علیه فرمایي وای فتا قرأت القرآن فلا تحسب ان المخاصمه كانت مع قوم انقرضوا كلا بل ما من بلائن كان فيما سبق من الزمان إلا هو موجود اليوم بطريق الأنمزج كما ورد في الحديث الشريف لتتبعن سنن من كان قبلكم نبي وای مقصود القرآن الكريم بیان کلیات تلک المفاسد لا خصوص الحوادث فوز الكبير في اصول التفسير صفحه 32 باندې هغه وای په اذا قرات القران وای کله چې ته قران لولې نو فلا تحسب دا ګمان مکوا چې ان المخاصمه یقینا دا جګړه كانت مع قوم چې دا د هغه قوم سره وکم ان قرضو چې کم جدا شي د قران یا خلاف کړي دي دا د الله د کتاب او د پیغمبر کله دا چې خبره نه ده بل ما من بلاین كانت فيما سبق من الزمان بلکې چې دا کوم بلا دا امتحانونه دي تکلیفونه دي یا څه خبرت خوې نه وکانه فيما سبق من الزمان داسې نه چې که یې به دا مخ په نوم سره ولګېدو هغه یې تېر کړي دي او خبره خلاصه الا وهو موجود اليوم لیکن دغه کارونه خو اوس هم موجود دي په طریق الانموزه چې په طریقه د دې نمونې کما فرده په حدیث شریف لکه څنګه چې وارد شوي دي په حدیث شریف کې لتتبعن سنن من کان قبلکم چې خامخا به تاسو تابعداري کوئ د طریقو د هغه خلکو چې کوم تاسو نه مخکې څنګه چې په مخکنو خلکو کې ښه خلک وو تاسو ښه خلک د هغوی په شان کارونه کوئ او څنګه چې په مخکنو خلکو کې بد خلک وو او تاسو بد خلک به د هغه بدو خلکو په شان بل یو حدیث کې راځي چې تاسو به د دې خلکو د مخکنو قومونو داسې تابعداري شروع کړئ لکه لیش پلیش لکه څنګه چې د یو لیش سره لا بل لیش جوکو لګي که نه داسې لیش په لیش به تاسو دا غږ تابعداري کوئ نو په مقصود القرآن کریم نو مقصود د قرآن کریم بیان کلیات تلک المفاسد بیان دا کلیاتو د ټولو فاسدو یعنی کوم چې فاسد کارونه او مخکنو کیو نو ته هغه په ځان قیاس کې خپل ځان خپل کور خپل معاشره او باغې به د خپل ځان د کور کلی د معاشرې اصلاح شي د خپل ملک اصلاح پکې لا خصوص الحوادث دا نه چې ته د قران کریم د آیت په یو حادثه پورې خاص کی که حادثه پورې ته خاص کې نو د سنت آیتونو د صحابه شو صحیح ده او د جهنم آیتونه د مشرکانو شو او اسفل سافلین هغه خطه طبقه د منافقانو شو نو موږ خو چې پیدا یو د کوم وخت نه په خبر پویو نو دغه د قران او سنت نه اورو چې قران کریم تر قیامت پورې دارانو مې کتاب دی تاسو نو دا سینه چې تا یو آیت په شان نزول پسې خاص کی او باج دې کې شان نزول ویل ضروری وي شان نزول وسره وایا او بیا وته وای چې دا واقعیا څنګه مخکنو خلکو کې راغلی او دا چې زموږ په خلکو کې مشته د دې لپاره چې زه په خپل ځما ملګری ځما مخاطبین دغه کندونو نه ځان وساتم او چې کوم ښه صفات دي کوشش وکړو چې هغه په ځان کې راولو مختصر تمهید نه بعد په دې خبره ځان پوهه کوي چې قران کریم بنیادی تور باندې دوه قسم خلکو سره خطاب کوي یو ته وایي منقادین او دویم ته وایي غیر منقادین قران کریم د دې دوه فرقو احوال او صفات ذکر کوي منقادین لا بشارتونه ورکړي بشارتونه دنیوي او اخروي کله ولا تسلی ورکړي کله تشجیع ورکړي کله ولا ربط القلب ذکر کوي دا بشارت او تسلی او تشجیع او ربط القلب دی باندې به ان شاء الله و د رسول په اخر کې تفصیل کوم بل یو یو باندې چې دا څه دوي ځانه ملګری پیژني او غیر منقادین چې کوم دي نو قران کریم هغه له زجر ور کوي رټنی ور کوي تخویف ور کوي یره ور کوي ختم قلب په ذریعہ باندې یره ور کوي چې ګورئ د خپل خوی نه سم کوي او په تاسو د خپل خوی نه نه سموي نو بیا به له په ځما دي مهر له کوم الله وای بیا به تاسو د ګناه بشنات د ګناه هغه بدواله هغه به تاسو بد نه ښکاري اوس منقادین خو خبره سپینه شوه چې مؤمنان دي موحدین دي بس ټیک شو اوس دا غیر منقادین چې دي نو د دوی څلور فرقې دي قرآن کریم چې د څلورو فرقو سره خطاب کېږي او دا هغه څلور فرقې دي کومې چې شاه ولی الله رحمت الله علیه په علم المخاصمه کې ذکر کړی دي اوس کبیر په اصول تفسیر فارسی والا جلد 3 کې په صفحه نمبر 3 کې قران کریم مخاطبین غیر منقادین چې په څلور قسمه باندې دي په څلورو قسمو باندې دي یو مشرکین دریم یهود دریم نصارا او څلور منافقین اوس د دې نه بعد د دې څلور وړو فرقو د دې عقاید او د دې نظریات هغه تفصیلی تور باندې هغه بیانېږي ان شاء الله په دې څلورو ګمراه فرقو کې په دې څلورو غیر منقاد فرقو کې منقاد ان چې الله تابعدار نه دي غیر منقاد الله تابعدار نه دي دا چې په څلور قسمو نو به قسم د دین دي مشرکان مشرکان خو یاد ساتئ چې د مشرک د تعریف نمخ کې په قران کریم باندې چې ته ځان پوهه کې نو د مشرک نه مخکې د مشرکانو د تقسیم نه مخکې ته به د شرک په اقسام ځان پوهه کې د دې ځای د مشرک ولې ویلې شي شرک څه ته وایي وایي دې په خبره باندې شرک څه ته وایي په شرک په ځان پوهه کوي دغه زمون اکثر مشران داسي چې تر تک قرآن او سنت خبرې نه اورېدلې کنه ته ته وای د تجارت په نوم باندې سوال مکوا چې خدای او لوی ځان براله دا کار کوي خدای او رسول براله دا کار کوي دا شرک دی یو چې دا شرک څه ته وای دا شرک څه ته وای نو هغه له دا نوم نه ورتي شرک او شرک کې فرق نشي کولای په لفظ کې نو لا په معنا به څه پوهیږي الله دې زموږ په مشرانو هم رحم وکړي ځکه زموږ کوم دنیا نه تللی خو تللی دی خو دې ژوندونه د الله خیر کړي چې د دوی عقیدې او عمل سم شي قرآن کریم کې الله رب العزت د شرک نه منع فرمایلی ده او د دې شرک د تردید لپاره الله رب العزت انبیا را لېږلي دي آسماني کتابونه ورسره را لېږلي دي د شرک نه د اجتناب د پاره د شرک نه د بچاو د پاره د نفس د شرک نه چې مطلب انسان اجتناب کوي د شرک نه اجتناب نه کړي د شرک د اجتناب نه بغیر د نفس اصلاح نه کیږي د نفس تصفیه نه کیږي او د انسان تکمیل هغه ممکن نه دی څو پورې چې انسان د شرک نه ځان بچ کړی نه وي او دا شرک دی چې دا د مخکنو قومونو د هلاکت سبب جوړ شوی دی بنیادی سبب د مخکنو قومونو د هلاکت هغه دی شرک قرآن مجید چې مشرکانو سره په مسله د توحید باندې باز کوي نو ورسره ورسره د دوی د موجوده شرک تردید هم کوي دیو جنا قرآنی کریم کې الله رب العزت د نورو فرقو په نسبت زیات سر خطاب کو ډلو ته کوي یو موحدین چې اهل توحید دي موحدین جمع د موحد موحد دا د توحید نه دی وحدانیت ته ویل شي مطلب چې دی الله پاک خپل وحدانیت په صفات باندې مني او اقرار کوي او دویم دي مشرکین نو قران مجید کې الله رب العزت د موحدینو تعریف کوي دا غي مدح کوي او د دې په خلاف د مشرکین مذمت کوي موحدین له بشارت ور کوي او مشرکین له تخفیف ور کوي اوس دا خبره یاد ساتئ چې مشرکین او موحدین د پخوانه دغه سپوري په ځینې خبرو کې دوی مختلف دي په خپل منځ کې اختلافات دي او په ځینو خبرو کې دوی متفق دي د دوی خپل منځ کې اتفاق دی اوس سوال دا راځي چې هغه کوم عقیده ده چې د هغې د وجې نه دوی ته مشرک ویلی شي او په دې باندې د شرک حکم لګېږي په دې باندې د شرک حکم لګېږي نو اول زه هغه اتفاقي امور ذکر کوم اتفاقی امور چې باغې کې د مشرک او موحد د ټول اتفاق دی هغه دا دی چې څنګه موحد الله رب العزت خالق مني رازق مني مدبر مني مالک مني دا چې مشرک داغه نه تاسو ته لازم کسمان نه چا پیدا کړی الله پیدا کړی دا غرونه چا پیدا کړی دا وب چا پیدا کړی الله پیدا کړی نور کوم چا پیدا کړی الله پیدا کړی نو نو په دغو کارونو کې مشرک هم د الله د تصرف قایل دي او په دغه کې بیا دوی د الله سره شریک نه جوړوي په دې غټو غټو کارونو کې چې دا دوی د دوی دا کیده ده چې دا هر څه الله کوي ابن جریر تبجد رحمت الله علیه متوفا 310 هجری غیر انها كانت تشرك بعبادته یعنی د الله د وحدانیت اقرار به کولو او په دې باندې وټو کارونه کوي غیر انها كانت تشرك بعبادته بغیر د دې نه چې دوی شریک جوړول په عبادت د الله یعنی الله سره شریک جوړ کړ په عبادت کې نور په تصرف کې په ملکیت کې او په دې غټو غټو کارونو کې خدای الله منلو چې دا ټول غټ غټ کارونه د الله په یوازې اوس د مشرکین عقاید مشرکین الله رب العزت توریدو قابل منی دلیدو قابل منی دارنګي مړی چې ژوند کیږي ژوند چې مړ کیږي د غټو کارونو تدبیر کوونکې د یو الله منی سورت یونس وګورئ یو لسمه سپاره کې کتلی کم کسان چې انلاین درس اوري نو هغه تم په کار دي چې خپل قران مجیدونه ځان سره راخلي او چې زه څنګه تایید ویم نو هغه یې راړی دا نه چې موږ خو هسې مستاز نه ني نو بس زموږ په خپله خوښه یې یاد ساتئ که زه منئ نه نو خدای ته ښکارئ خدای ته ښکارئ خدای به درسره حساب کوي زما د محبوب کتاب د بېزتي دې ولې کوله اما یملک السما او آیا څوک د هغه ذات چې واقدار دی د کڼو ولفسار او دړندو یعنی کڼو ته یعنی کڼ څوک روي قوت سماعت څوک ورته ولفسار او د سترګو نظر څوک ورته ومن یخرج الحی او څوک پیدا کوي موحد من المیت د مشرک نه دا کتاب اوس هم د خلکو شته خو بیا درک باد وای یره وای د قبر نه مړې راوځو او خیالال نو فقل تو ورته وایا فلا تتقون آیا تاسو نه بچ کوئ د شرک نه تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ دارنګي مشرکان چې به په سیم کې په دریاب کې ډوبېدل نو دوی به الله ته چغواله سورت بنی اسرائیل وګورئ پنځلسمه چې بارا آیت نمبر ستاسو سیون زر زر راړوي ښه ګورئ یو سم روزانه درسي په دې خبره ځان پوهه کوي یو سم دوري روزانه درس هفتواري درس هغه څه په کلاره کلاره کوم ځکه چې هغه کې موږ ته یو ورځ ټارګټ شي ویني چې زموږ خلاصون دي وایي به خبره او دا دوره چې دا دې کې موږ یو ورځ ټارګټ دي او دا موږ هغه منځلي مقصود ته په لږ وخت کې ځان رسو نو زه هم لږ تیز ځم او تاسو هم لږ تیز وای د دې لپاره چې تاسو د الله په لږ ذکر کوئ نو موږ په لږ وخت کې ډېر درس کوو او کنه دا چې څوک څوک چې لړه ته نه شم او چې لړې تاسو شئ نو بیا به شي خراب دي دا چې بیا پینځه سي باري پاتې چې دا بل درس وایي دا چې نشو کولای ښه ان شاء الله مختصر درس وي خو جامع درس وي او بس تاسو به دې خوشي گئی وخت باندې ضایع کوي چې کېږي بنا سورت بنی اسرائیل آیت 67 کو راي 67 دای چې په وګو کې ډوبېدل نو الله ته بیا واس کولو وایذا مسکم الذر فی البحر ارستم بیا مخ واړوي د الله د وحدانیت نه وکان الانسان او د انسان کفور نه شکر د الله نه شکر د الله نو ګوره دې آیت کې دا خبره ذکر کا چې مشرک ډوبېږي نو په دغه ټیم کې دی الله ته واسطه یا الله مدد دارنګه مشرکین د دې خبرې قائل وو چې دا الله پاک د ځمکې د مو اسمانونو او د عرش مالک دی او هر څه د الله په لاس کې دي سورۃ المؤمنون ګورئ اتلسمه سپاره آیت نمبر 84 نه 88 پورې او سورۃ نمبر 23 نو قل ته ورته وایي اوس دا نه وایي چې اوس دا به دا به په اختیار کې دي د لات بابا په اختیار کې دي د منات بابا په اختیار کې نو قل ته ورته وایي فلا تذکرون آیا تاسو پن ناخلی نصیحت ناخلی د الله د کتاب نه بل ګورئ باید چې یاد کړئ قل من رب السماوات السبع تو ورته وای څوک دی رب د اسمانونو رب العرش العظیم او رب د عرش لوی آیت 88 کې بیا وګورئ قل دورته وایا من بيديه ملکوت كل شيء روک دې هغه ذات چې دا په اختیار کې دي اختیارات د هر یو څه ده او هو یشیر او دا ذات پنا ورکړي مخلوقات ته ولا یجار علیه او څوک پنا نشي ورکولې د الله په خلاف ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ که تاسو پوهیږئ نو لازمي خبره ده چې د توحید لپاره به تاسو قرآن ته کښېنئ نو سیقولون لله وپوهېږي خو نه کړه نو سیقولون لله زر ته چې دی به ووایي د الله لپاره نو قل ته ورته ووایي په انا تسحرون په کوم طرف ته په تاسو جادو شو چا د باندې جادو کو چې دماغ د لنډه کو دماغ هم کار نه کوي چې د غټو کارونو متصرف مالک الله منای او د وړو کارونو متصرف الله نه منای دارنګه مشرکانو ځکه چې الله پاک خالق د ځمکې اسمان منلو دارنګه د دې دا قدم وا چې دا نور او سپوږمۍ او باران دام د الله په حکم باندې تابع دي باران هم د الله په حکم کېږي او د دې باران په ذریعه باندې الله پاک د خوش قسمت او داو چې زمکه هغه ورتل او هغه تازه کوي سورت عنکبوت آیت نمبر 100 وګورئ یو وشمه سي باران 61 د هغه زماني مشرک د نبی علیہ السلام د زماني مشرک وای چې د انوار او سپوږمۍ دا د الله په حکم تابع دي په دې فضا کې ولاړ دي لرنا راکړي د دې زماني مشرک سوی وای دا انوار چې دا پیر بابا په کڅکول کې را بند کړی دی نو کوم مشرک ښه شو ها د مکی هغه مشرکان ته خو دواړه پلیس دي ولې دواړه دي خو بیا هم چې ته ګورې که نه د د ستا د زمانې د مشرک نه د مکی هغه مشرک چې دی د هغه په خدای باندې له دونه ستا په نسبت هغه یقین زیات نو په انا یوفکون کوم طرف ته اوړي دي د سمې ساتلارې نه چا دي قدر که چې کندلې وګورې من بعد موتها پس د خشکای د دې ځمکې نه لا یقولن الله خامخا دوی به وایي چې الله نو قل الحمد لله ته ورته وایي چې ټول د خدای توب صفتونه خاص د الله لپاره دي د خدای توب صفتونه د الله دي د الله نه ما سیوا بل چا ته مو وایه بل اکثرهم لا یعقلون بلکې اکثر د دوی نه عقل پکې نشته دی اکثریت کې عقل نشته دی عقل پکې نشته دی ځکه شرک کوي کنه دارنګه سورۃ عنکبوت آیت 65 کې الکتیم دا بیان کوي چې کله دوی په کشته کې سوريږي او کشته په ډوبېدو شي نو دوی بیا یو الله ته چلو وي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين کله چې دوی سوار شي په کشته کې دعوا الله دی چې دی وی الله تا فریادونه کوي الله تا مخلصین له الدین خالص کول کی دی الله ته د خپل आवाज یا الله مدد یا الله مدد یا د سینه وی یا الله بابا مدد او یا منات منات بابا مدد بیا ته ودی نو فلما نجاو مل البر الله وی کله چې نجات ورکو دي تا ال البر یو چې طرف تنویزا مشرکون نه دا نه دي شرک کوي دا رنګه مشرکین باندې چې غټ تکلیفونه راغو مصیبت په پیراغو نو غي به هغه ټیم کې الله تعالی کولو د غټ مصیبت په وخت کې الله تعالی کولو او چې راحت پیراغ نه به شرک کولو سورته روم وګورئ یو مشتمه چې پارا آیت 33 نو دعاو دی بچغ کرا رب هم قل رب تا منیبی نیلی رجو کون کی بودی اللہ تا ثم اذا اذاقهم الله وی کلم می چې اوس کولو په دی باندې منه د خپل طرف نه رحمتن یو خوشحالي ا تکلیف په دې لري کو هغه د اولاد نشواله که هغه به که هغه به بېروزګاري وه که هغه به تندرستي وه که هغه بیماري وه او خوشحالي به مې وله ورکړه نو اذا فريق منهم نو ناګانه یو ډله د دوی نه د رب بهم د خپل رب سره یشتکون چې داران مې جوړول یره دا د پلاني بابا په وسیله دا د پلاني پیر په دم درو ولي يكبر وردا بدا شو چې د انکار وکړو بما دا نعمتونه نه آتینا او چې الله وایي موږ ولا ورکړیو الله وایي په تمت او فائدہ واخلئ د دنیا نه او تو پتا لمون زده چې تاسو به پوه شئ چې دا تاسو په دنیا کې څه کوئ د دې په انجام به پوه شئ چې دې سزا به تملو شي دارنګه سورت لقمان یوشتمه چې بارای 25 کې چې دای نه تاسو ته چې مکه اسمان نه چا پیدا کړی نو الله پیدا کړی دي و سورت لقمان ایت 32 کې هغه ټکو کې چې بدیل شو یو الله ته به څنګه والا چې الله خو هغه په غټو کارونو کې متصرف منلو زموږ دا غټ غټ کارونه په الله کوي اوس موږ د مشرکانو هغه اعمال ذکر کوو څه د مشرکانو اعمال چې مشرکانو به په خانه کعبه کې مونږ کولو لږ صورت انفال وګورئ دهمه چې بارا آیت نمبر 35 35 وما كان صلاتهم عند البيت او نو منځونه د دې مشرکانو عند البيت په بیت الله شریف کې الا بکا و تسبیح لیکن دا چې بس کار دی له کلاسونو پړقول او شپېلی وهله مشرک ته کې دی شرک دا نو دې کوم بیت الله کې مونږ دی والله وي چې دا مونږ دا چې بس کار دی لکه چې باندې شپېلی ولا لاسونو پړقای په بیت الله کې به مونږ کولو دارنګي هغه بال پکې حاجیانو لوګم ورکولې او د مسجد د بیت الحرام تعمیر به کولو لږه څو ګورې سورې توبه لسمه سپاره آیت نمبر 19 دی په دې صورت کې دا دی له څه فائدہ ورکړي او بیت الله کې موږ دی له څه فائدہ ورکړي چې دا یو انسان عقیده د شرک وي او هغه علی رضی الله عنه ته مشکل کوشا وي او هغه امام حسن او امام حسین ته مشکل کوشا وي یا غي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرک مشکل کوشا او متصرف او عالم الغیب وي نو دای که حجونه کوي له دې څه فائدہ نشته دای کال ته کې حاجیانو له وبو ور کوي دای کال ته کې د حاجیانو خدمت کوي نو د دې هیڅ فائدہ نشته دارنګه دا حاجیان د مکی مشرکان چې دای په بیت الحرام حجم کولو عبد الکریم شهرستانی خپل کتاب الملل والنهال کې ذکر کړی دی چې د یمن نه به اف قبیله حج تراتلا او په برمنډه به حج کولو ولی نو دای دا عقیده وا چې مونږه په خپل جامو کې ګناهونه کړی دي نو په دغه ګناهونو په جامو کې مونږه اوس د حج هغه مناسک ادا کول دا جایز نه کړو نو حج له بچی راتلو د دوه تور تور لکان به ورسره او هغه به مخکې مخکې را روان و دا شهر به وي نحن غرباء أبكن أبكن إليك آنيا عبادك اليمانيا او هغه چې رسو پسې کسان به را روان نو هغه به وي اقل الی تعالیا د اق قبیلې بندگان الله تعالی بربند را روان دي عبادو کل یمانی او ستا بندگان د یمن نه را روان دي دارنګه هغه به تلبیه ویلا تلبیه به ویلا او هغه تلبیه چې دا هغه مسلم شریف ذکر کړی دا لبیک اللهم لبیک لا شریک لك الا شریکا هو تملكه وما ملك لبیک اللهم لبیک الله تعالی حاضر یما الله تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته حاضر یم لا شریک لک الله تا شریک نشته دی الا شریکا لیکن الله یو شریک دی فهو تملکو چې الله تعالی اختیار ورکړی دی او ما ملک او دا خپل اختیار نشته دی دا خپل اختیار نشته دی ابو القاسم سهيلي هغه ذکر کوي متوفا 581 هجری په الروز الانس کې جلد 1 صفحه نمبر 211 او 212 باندې هغه وکالت التلبیه من عهد ابراهیم وای د حج د تلبیه د ابراهیم علی السلام د وخت نه و لبیک لا شریک لک لبیک الله تا ته حاضر الله تا ته حاضر الله ته شریک نشته معنی دا غره کنه نو حتا کان امر ابن لهیا وای تر دې چې امر ابن لهیا په بینما هو یلبی وای دی امر ابن لهیا یو ځل تلبیه ویلا په حج کې تمثل له شیطانو شکل جوړ کو د شیطان په صورت شیخ یلبی ما هو په صورت د انسان چې ودی شیطان هم سره تلبیه شروع کا وقال عمر وقال عمر نو عمر وای چې لبیک لا شریک لک لبیک لبیک الله تا ته حاضر الله تا شریک نشته دی نو فقال الشیخ الا شریکا فهو لک لیکن یو شریک ته جغت پښتا نو په ان کر ذالک عمر نو په دې خبره بد غنل دي عمر ابن لحیا دا شریک ته سره ولیات کو امر تم خیال دی نو وقال ما هذا ودا سدي نو فقال الشيخ قل تملکه وما ملک الا شریکا ویني پس دا سی وایا چې په هو تملکه وما ملک الله تعالی ول اختیار ورکړي د خپل اختیار نشي دا کله اوس وایي کنه دا الله یاسمین دي دا اولیاء او د دې خپل اختیار نشته د الله ول اختیار ورکړي دا د هغه وخت نه دا خبر را روانه شوه نو ته وای وای فإنه لا باس بهذا نو په دې کې نه څه ګناه نشته ده د فقال امر نو وای دا کلمه بیا امر هو او تحقیق غوونه کو ځان په یو نو څه لسانه کوي تاسو کړی نو پتانت به هل عرب او بس بیا عرب ټول په دغه طریقه را روان شو په دغه طریقه باندې بیا د تلبیه شروع کا دارنګه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د مشرکین د تلبیه په اړه کې فرمایي کان المشرکون یقولون او مشرکان چې ویلې به په تلبیه کې لبیک لا شریک لک لبیک نو قال ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورته به وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلکم وتهلاک شي قد قد بس بس مخکې مه ځئ نو فیقولون او به ویل دي مشرکانو الا شریکا لیکن یو شریک دی دی هو لس چې هغه ستا شریک دی تملکه تا ولې اختیار ورکړی دی و ما ملک خپل اختیار نشته دی دارنګه د سیدنا انس رضی الله عنه پر روایت باندې راځي کان الناس بعد اسماعیل علیہ السلام مخالف پس اسماعیل علیہ السلام نا وکان الشیطان یحدث الناس بشیء دو شیطان چې خبرې به کولې خلکو ته د سزا یرید ان يردهم الاسلام او اراده به دا وه چې دا خلک واړی د اسلام نه شکی خبرې به ورته کولی او خلک به ګډ وډ کول حتی ادخل علیهم بالتلبیه تر دې چې داخل ک په دې باندې په تلبیه کې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو تملکه وما ملک فما زال حتى اخرجهم عن الاسلام الى الشرك نو همیشه او شیطان په خپل کار په خپل ډیوټي باندې په ایمانداري بياو هغه اختلاف د مشرکانو ومنو ته आवाज کولو او دا غي نه به سفارش طلب کولو چې دا مړي به زموږ سفارش کوي الله ته علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي و من انواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثه بهم والتوجه اليهم وهذا اصل الشرك وهذا أصل الشرك العالمي وإن الميت قد قطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفا فضلا أما استعاذ به مدارج الصالحين جل ایک سفر تین سو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ومن انواع الشرک د شرک د اقسامونه طلب الحوائج من الموتى خپل ضرورت غوښتل د مړونه د دې نه امداد غوښتل د توجه کول او دا اصل شرک دی په عالم کې نو بیا وایي چې فإن الميت قد انتقد انقطع عمله د مړي عمل خو ختم شو د مړي عمل خو ختم شو مونږ غني شي کولې روزه غني شي نیمه حج دا غني شي تلې خیر خیرات هغه د چا سره نشي کولې دوی د مړو نه سوالونه کوي د مړو نه سوالونه کوي سورت یونس یو لسمه سپاره اټاره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون بعبادت کوي ما سوا د الله نه ما دا غچا لا یضرون چې نه دوی نه تکلیف لري کولی شي ولا ينفعهم او نه دي ته فائدہ رسول شي او مړ دي نو ويقولون او اذا مشرکان هؤلاء شفاعون عند الله دا زم سفارشان دي د الله څخه دا زم سفارشان دي یعنی موږ دې نه غواړو نو څه پراخته شو اله به خلکو چې سوال کولو کنه وایي بابا په خدای به شو پتا به شي تاسو یې کنه او زما دا سوال قبول کا او ما له بچی را کو ما له صحت را کو یا بابا په خدای به شي پتا به شي دا څه اوس دا څه نه وایي اوس چې ست پراتو شو مشتکا اوس خلک پوه شو چې موږ یې څنګه ولوس وایي وایي موږ دې مړی ته وایو دې الله ته ځکه چې موږ کمزوري عاجز خلک یو الله زموږ اوري نه او دا چې خلک یې الله دې خبر ورته نه نو الله وي زما په دې ځای نشته زما په دې څوک یې سپین نشته چې خو یې کبه دوی زما منم الله وي زه په باطل تکو چې کوم حق خبره الله وي زما خپل مرګ ده نو د دې د دې کې رد کړي نو څه وایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دوی وایي موږ د عبادت نه کوو الا لیکن د دې لپاره ليقربونا چې نږدې کړي موږ الى الله الا تزلفا په درجه کې ولې دې چې دې وکیل باندې دي مشرکان دا غټ دلیل دی ولې دې چې دې په وړاندې باندې لکه د وکیل څه کاری پیدا هوا وکیل ته شیطان نه کا الله نه مجھے صاحب اولاد کړ نو ته د وکیل سره د ولی تشبیه ورکې او ته د الله تشبیه ته د جج سره ورکا جج خو په څه نه پوهېږي نو خلک به د وکیل ونیسي نو الله خو پوهېږي د هغه وکیل ته ساجد دی الله دا د ستا درک نه زیات نږدې دی نو دا عقیده دا د مشرکانو دا غوی هغه عمل او دا اختلافي امور دا مو ذکر شو اوس د اعلان وضاحت کو او د اعلان د وحدانیت بیان چې اعلان به یو وي اعلان به یو وي شریکانان به سره نه وي لکه د مشرکانو او د موحدینو بنیادی اختلاف د یو الہ په منلو کې او د دې وجنه قران کریم د لا اله الا الله د جمله دا تقریبا یو دې ځله ذکر کړی دا مو دې شته کې مرتبه لا اله الا الله تفسیر الكبير جلبای څه فلسفي باندې دا وضاحت کړی ځکه چې هغه صرف د یو الله د عبادت تخصیص قائل نه او هغه د الله د اولویت نه مذکر دا بتش عبادت مطلب کوم ځای روزه وا هغه کولا هو الہ الله نه منو الہ هغه د وای چې دا هغه د یو عبادت کیږي او معبود هغه د وای چې دا هغه د کول او عبادت کیږي نو دوی به د الله سره نور الهه نیولي وو چې ګینې دا یو علم الغیب دی دا بل متصرف دی دا را بل لایق د رامدد شي دی دا بل لایق د سجدې دی دارنګه صورت اعراف ومه چې بارا اتمه چې بارا 170 وګورئ وم نمبر صورت قالو ویل دي مشرکانو اجئتنا اي راغلي ته موږ ته لنعبد الله دې لپاره چې عبادت وکړو د الله وحده یوازې عبادت خو غي کول خو یوازې نه کول خیال دې خبره ده نور الهای وسره جوړ کړو ونظر او پری کوم ما کانا یا بنو اباونا هغه عبادت وکړو زموږ مشرانو چې د دې د د ماهرین سره جنگ دا په وحدانیت کې او سم جنگ په وحدانیت کې کني که خیال وکړي نو موږ خوشیاب کوي موږ خو بریلیم کوي هغه قاجانې پیدا د خپل خپل طریقې دي او جنگ دا د الله په وحدانیت کې دی نو تاسو ګورئ د درس د وکړه د ودا کوم چې پدې نیولې او استاد د کولې د توحید په دې آیتونو په دې دلایل باندې ته خوشحالي نه ملایي دا پد نیت په نیولې دا ګون چې تندې او که د خندا خبر راشي نو دله به خندا نه ورځي او که د جنا خبر راشي نو مشرک له جنا نه که څوک وخاندي نو زر به وران وران خلکو ته وکړي څه خاطر شرمې ده نه قرآن د تپوس ته ځنه ترجمې کوي ځکه خو د تپوس کېږي نه که وایي ګوره د خندا په خبره هم انسان له خندا ورځي خواږه یې نه خاندي او د مېښې خاندي او د چېله یې خاندي ته د خندا خبره وکړه سیلې څه ته خوند د سیلې څه خوند یا چې ته وا یا چې ته میږي ان نه خاندي د د باندې بنده په دې ګورګي خرابي سخت خندا مورمل ځان مې رب کړې اله زميو خاندل دې ګورګي خرابي دا خندا خبره سره او خاندي یو ما کوم هغه چې بک بک بنده ناری کینه غتاجو د چا مغافل اختیار شي یو سهک دی سهک نبی علیه السلام کړی دی صحابه وکړی نو خندا په خبره کې سړی او پاتې نو لغونې فرېش شي لغونې تازه شي سنتای به وایي دا عمر وایي سبا څو ته شي لطیفې وي څه چې خنداګانې وي نو مشرک به دا وران تندې نیولې وي او دې د دوی زړه ته خبرې کوزېږي نه د توحید ته نو اذا ذکرت ربک او کله چې شیاد کې خپل رب بل قران په قران کې وخت هو یوازې خیال دې د الله وحدانیت دا د قران نه صحیح ثابت دي د قران نه بغیر ته یو انسان وایي چې د توحید بیان کوم نشي کولی کیږي با نو والله وګرځي دا مشرکان علی ادبارهم په شاونو خپل باندې نفورا نفرت کوونکي ضربه تشاکی بس د مشرک او د قران د دشمن خو غټه وسله تکبر دی چې د نشاط یو رواج بس زه وته نه کېږم زه ځکه مشرک څه به وکړي نو دا د دوی هغه نفرت دی چې کله په قرآن کریم کې د الله وحدانیت بیان شي د دوی نفرت کوي دا رنګه سورې فرقان وګورئ ورپسې وای دارا او کا کله چې دی ویني تعالی را نو ای یتخذون کرنی فی تعالی را الا هو ذوالک پټوقا اے هغه پیغمبر دا دی غولیا چې نه مني هغه پیغمبر دا دی چې هغه څنګه علیه نه مني دارنګه تم چې چرته دا مخالفین یا څه وایي دا خلکو ته تسلی ورکړئ چې زړه مه خرابوئ ښه حوصله مه خرابوئ دا زموږ پیغمبر پسې ویلي دي چې هغه رحمت للعالمین و نو که ما تا پسې څوک اشارې وکړي نو موږ به ولې حوصله ماته و چې وایي موږ له اشارې وکړي موږ پسې خبرې کوي الله چې چا له کوم عزت ورکړي هغه چا په اشارو کمېږي نه ښه نو ان کا دا ليذلنا دغه خبره اوري دا خو څه کپ شپو سم خبره دا ده دې لپاره مې دا حدیث ذکر دا یې تراړولې دغه خبره دا ده چې ان کا دا ليذلنا عن الهتنا دې سیوا چې ګمرا کړی ویم غا خپل الهونه لولا ان صبر ما عليها کچری نو یک لکش ویم غا پتی ولوالها په عبادت یې مړې جيبه خبره راتو او داسې دلایل وی چې کابو چې زما خو دا اړه خوېدلې وي ما ته چې پس دې زم تاسو مې کړی او خو الله دې دې ای ما دې چې نه تم خپل استاد شته ازم خپل استاد شته او زم خپل دوره کیږي او نه دغه موږ تاسو ته لیکي دا نبی علیہ السلام ته دې دا وتاته مو دا ما ته وای خو خدای ټینګه کوم نو دایم وای پوره وای خو وای چې صبر مونږ نه کړی نو خو دې نو وسوف یعلمون زرنه چې دوی به پوه شي حين يرون العذاب کله چې دوی ویني عذاب من اضل سبیلا چې څوک دی ګمراه کر چې څوک دی ګمراه د سمې لارې نه پته به ولګي اذن کشف الغبار فسوف ترى افرس تحت رجلك ام الحمار اوس خو دوړي الوزي کنه پته نه لګي دنیا دا وکړه چې دا دوړي دیني نو بیا به پته ولګي چې څوک په خر سوار دي او څوک په سوار دي بس خو تاسو وایئ چې بس شاخ سواران خو مونږ یو او بس کشمیر خو مونږ پته کوو والله وایي پته ماته ولګي لږ صبر وکړئ دارنګه سورته صفات د وشتمه سپاره آیت 35 36 کې ها او دا په خپل شاعرانو مو په خپل لیونی مو نو هغه نسبت هغه نبی علی سلام ته دا رنګ سورې سواد د وشتمه چې پارا آیت 5 چې سکتی اجعل الالهه الها واحده لکه پورې د سورې سواد په دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې موږ خپل باباګان پرېږدو او موږ د خپل زیارتونه بوتان پرېږدو او د دې پیغمبر په خوله به یو الله ته اواز کوو نو وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم انطلاق ویلی شي چې منزل ویل وي ګامونه اخلي او په خوله سره برړي او دا غصه غصه رواني نو وان په لقل ملأ منهم او روان شو هغه مشران د دنیا او چې روان شو دا مشرانی د مشرانو ته وی چې انیم شو زیدنا پتلو تلو کې دي مشرانو مشرانو ته وی انیم شو دا چې زیدنا واسبرو کلک شي علی الہتکم د خپل الہ او په عبادت باندې ان هذا یقینا دا پیغمبر لشی او خامخا یو څه دی یورا چې د دوه ته اراده شوی دا یې څه کوي په زور باندې دین راوړي لکه دا اوس چې وایي دین خو په اخلاق باندې راغلی دی ولې دې خلک په زور مسلمانان یې دا غیر چې څه قران ته نه کینی کنه نو دا هر چا خپل قدر یقینا دا یو څیز دی چې د ده ورته اراده شوي دی مشري غواړي او دی وایي چې ټول ما پسې راځئ زما خبره به منئ زه به مشر او دا نور چا مشري نه دا به چې څنګه بندي او چې ګماني کوي نو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندی او لیدلی موږ دا چې خبرې په ملت الآخرة په دین نو ډمبنو کې د موسی علی السلام په ټول خدا څخه خبرې نه او د عیسی علیه السلام په دین کې خدای څخه خبرې نه دي نو ته اوس وګورې دا دومره مرداران دي چې هغه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام یې بدنام کړ هغه دا خبرې نه کړې د توحید خدا چې بنده په خپل ګندۍ مشرکی نو هغه خبر څنګه بیا د ګندګۍ هغه نسبت کوي نو ان هاذا ندیدا قران الا اختلاف لیکن دروغ دی کوم چې د قران کا بیان کې دا دروغ وایي وایي دا د ځان نه لیکیا دي دا په قرآن کې لیکل کړي نه دي دا ټول دروغ دي دا ته به د کتاب حواله ورکې ته به د حدیث حواله ورکې او دا کوئی دا دروغ وایي نو چې ته دروغ وایم خیر دی تاسو کره خو المارۍ ډکې پرتې دي د کتابونو چې څوک حج له ځي او یو کتاب ته له راوړي داره له قرطبي راوړه او داره له کبیر راوړه او داره له بیزاوي راوړه نو تاسو خو په خلکو کتابونه اخلئ روانې المارۍ ته نه ورشه مولا سره دې ورشه المارۍ کولاو که وګوره کتابونو کې همدلته حوالې چې ما کوم لیکل کړي دا پکې وګوره آی کې ولا د حق کار شي نو چې حق وته ته بیانې وي دا دروغ دي او چې ته هغه په دروغ لیکي لانی خوب لیدلې او ډیره خوب لیدلې هغه د دې رښتیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ کله چې یاد کړی شي الله وحده یوازې په قرآن کې قرآن کریم کې چې د الله د وحدانیت بیان کې نو اشمعزت قلوب الذین نو نفرت کوي نو دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرة په آخرت باندې په آخرت باندې چې ایمان نه کړه نو د دې په ځای ترس نه نفرت وي وای دا ذکر الذین او کله چې یاد شي کسان من دونی چې ما ور الله نه دی راو نه استغفرون دا غنه دی خوشاله خوشاله وي د توحید نه علاوه په کوم ځای کې د اولیاو د دروغو کرامتونه شروع شي چې پیر بابا مو په نور کې کچکو نور په کچکول کې را بند کړو پیر بابا مو نور په کچکول کې را بند کړو وا وا وا تک مسله دا وکړه کڅو کوی چې سید علی حجویری زمین او اسمان تیری وا وا وا مسله خو دې کړه چې شرک په اواز چیر دی که خرافات شروع شي دارنګې یو ځای کې ناروا شروع شي دمې ګډېږي د مریانو په کور کې د مریانو په غم خانه کې بدات کېږي وګوره دا سم کار دی دین په خپل ځای دنیا په خپل دې خلکو په خلکو دین دنیا ته وړه کړی دی دې خرافاتو ته ډېر خوشاله او کوم ځای کې چې د توحید هغه مسله بیانېږي نو هغه په دې مشرکانو باندې ډېره بدله وي دارنګه صورت غافر صورت مؤمن هم ورته وایي دلیرشتمه چې برایت بارا کې ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير چې د شرک خبرې کېږي هغه بیتل کې مشرکان ډېر خوشاله وي کله چې ته دې مشرکانو ته د توحید صفا صفا بیان کې نو ته به پیژنې په تندو د کسانو کې چې مشرکان دي تریواله تندې به تریو شي مخونه به سوځي شي یکادون یسود بالذین یتلون علیهم آیاتنا او چې څوک بیان کوي نو کوشش به دی چې وشي دا قرآن ته نوښت راکه څوک نور بیانونه بس دی دی د اولیاء بدوی ابس دی دی د علماء بدوی علمانان نه مري ابس کې راکه وګوره دا چې نه چې تاسو خبرې کې هغه د قرآن د لاس کړي وی خبرېږي بیدار اوسېږي او ټول هر څه به د کتاب نه نه ګوري د لیکای نه د دې چاپیره به پکې ګوري څه به پکې بیان هم یاد کړي کله چې ته پوه شي چې د دې بنده تندې وران دی نو ستا مسله خو په خپل ځای وي خو اول به لږه ونې رهنمایي وکړي د خلکو عزتمندو د الله کتاب ډېر خوږ دی د الله په کتاب کې د الله د وحدانیت بیان ډېر خوږ دی خو ځینې خلک داسې دي چې د قرآن د بیان سره به د هغوی تندې ګونجي وي او به شرمېږم بیا به خلک وایي چې ته ښه راغلې چې قرآن یې پرې راغسته هغه دغه نو ته به په دې طریقه مخالف هم ځان ته کښېنې هغه چوپ کې به له خلکو به ورته خیال کې چې که دی اوس حرکت کوي نو خلک به وپېژني چې دغه د قرآن هغه دښمن دی دغه د توحید هغه دښمن دی نو بیا به ورته وایي قل افانبئکم بشر من ذالکم دا په تا چې قرآن بد لګي د دې نه یو بل حالت وښیم د دې نه یو بل بد حالت هغه د توښیم النار هغه اور دی او په تا کې اور بلیږي په تا کې دننه اور ستا د خولې نه اور راوځي ستا په تندي کې اور بلیږي ستا په خېټه کې اور بلیږي دا که په فارم نه ورنه کې څو نه شو ټایم باندې کې دا مړ کېږي نه دا دا نفرت دې قرآن سره ختمېږي او که نه ختمېږي دا دا نفرت دې توحید سره ختمېږي که نه ختمېږي نو بعضې بنده کې سمه شو ټایم باندې هغه بیا غلی کېږي نه بس تر مرګه مرګه به دې د قرآن سره دا نفرت ښکاره کوي د مشرکین او د موحدینو د اختلاف په دې باندې تفصیل شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب الرد علی المنطقین هغه کې کړی دی چې هغه لیکي چې په هر یو بوت کې په دې کې به یو شیطان په هر یو ګوت کې به یو شیطان و او ابن تیمیه رحمت الله علیه دا قول د ابن عباس رضی الله عنه په حواله سره ذکر کړی دی الرد على المنطقيين صفحه نمبر 284 اوس د الٰه بیان مونږ کوو د الٰه معنا او د عبادت تعریف عبادت دا د درو اجزاو نه مرکب دی عبادت ویلی شي بغیر د ظاهري او د عادي اسبابونه د چا نه یریدل کامل طور باندې او د هغه سره کامل محبت کول او د هغه نه پوره امید ساتل په خپل ضرورتو کې د عبادت کوي او قرآني کریم کې د سورې بنی اسرائیل په آیت کې د عبادت د درې وړ اجزا ذکر شوي دي سورې وګورئ سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 57 57 د عبادت تعریف اولائک الذین دا کسان دي یدعون جرابلی الله یبتغون نلټی الی ربهم الوسیلتا فل رب دا نزدیکت بخبل نیک عمل ایهم چې کوم یو پدې کې اقربو نسی دی الله تا یعنی نیک عمل کوي او کوشش دای چې الله د ځان چوک کړي ويرجون او دی امید ساتي رحمته د مهربانتیا د جنت د رحمت یعنی د جنت په میت ساتي و یخافو نو یریږي عذاب او د عذاب د الله نه نو ګوره یو دی د الله نه یریږي یره د پرېتوب د الله نه کوي دویم ویرجو رحمتا تم د پرېتوب د الله نه کوي او دریم وسیله کې چې مینه د پرېتوب د الله سره دې ته وایي عبادت دا د عبادت تعریف دی یره مینه تم د قیتو د یو الله نه کول او عبادت د دې اصطلاحي تعریف علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه وای عبادت چې دی د اقصى الغايه دا وای د دې هغه اخیری حد اخذو وتذلل عاجزی دا چې خپل ځان باندې الله ته نهایت عجز او ذلیل ثابت کړي الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل جلد 1 صفحه 13 باندې او د دې عبادت مزید تفصیل به ان شاء الله بیا موږ په سورې فاتحه کې کوو یا کنا ودو باندې یو جسم چې د الله نه ماسیوا بل ته ثابت شي نو هغه ته الٰه وایي هغه ته الٰه وایي یعنی چا سره مینه د خدای توب شي دا د الٰه شو چا ته تمه د خدای توب شي دا د الٰه شو چا نه یره د خدای توب شي نو دا د الٰه شو د دې وجنه د انبیای کرامو د بعثت بنیادی مقصد د الله تعالی علومیت ثابتوي او د پیغمبرانو دعوت هم دغه دی چې هغه راغلي دي او هغه دعوت ورکړي دي نو بس د الله د وحدانیت دعوت ورکړي دي د انبیاء تراتب مقصد او لومړی بیان هغه د الله د وحدانیت بیان دی ټول انبیاء کرامو د الله د وحدانیت بیان کړی دی لکه سورته انبیاء ولسمه سپاره په څه ګورئ وما ارسلنا من قبلك من رسول الله وی ندی را لګلې موږ ستانه مخ یو پیغمبر الا نوحي الیه لیکن دوه کوله دتا یره مینه د تخدای توپ صرف سما نه وکای دبل چانا یره مینه ته ما تخدای توپ مکو نو ټول انبیا چې راغلي دي نو هغه دغه دعوت ورکړي چې الله حضرت روا دي او شریک وسره نشته دارنګه سورۃ النحل یا رسمه چې پاره 36 کې سورۃ النحل یا رسمه چې پاره 36 کې ګورئ ټول په پیغمبران چې راغلي دي نو هغه هم دغه مسله کړې ده ولقد معاشنا فی کل امت رسولا الله وی پدې کې سره لګلې موږ په هر یو امت کې پیغمبر پس خبره ان په دې خبره او عبد الله چې د عبادت دولسا مو کوي دی یو الله یره مين ته منه ته تو مو کوي دی یو الله نه وشپنی بوت معبود او ځان ساتي د غیر الله د عبادت نه د فمنهم بس بعد الذين امنوا غدي هدا الله توفيق ولا ورکو الله توفيق چاله ورکو کوم خلکو چې د انبيو دعوت ومنلو خبرې ته خیال دی چا چې د انبیاو دعوت ومنلو نو هغه له الله د منلو توفیق ورکړو کله کې کومې توفیق ومنهم او بعد الذين منعوا دي حق چې ثابت شو علیه الضلاله په زبانی مهر د گمراهی کوم خلکو له چې انبیاو دعوت ورکو دوی دعوت خود قبول نکو چې د انبیاو تکذیب وکړو دا غي سره مقابله شروع کړي هغه تقریرونه او د دې د الله د وحدانیت هغه بیان ذکر شوی دی سورته اعراف آیت 35 کې هود علیہ السلام نوح علیہ السلام د الله د وحدانیت بیان کړی دی او بیا سورته هود دولسمه سپاره 50 کې دا یو تایید بزر اړو او دا بل هم داسې کوي لقد ارسلنا الله وکړي سر علی ګرو موږ نوح علی السلام الى قوم خپل قوم ته فقال ان نوح علی السلام یا قوم زما قوم او بد الله د عبادت تو لکه مو کوي یو الله مالکم من اله غیره نشته دې تاسو د پاره څو غته تروا بغیر د یو الله نه انی اخاف علیکم یقینا زیری دم پتا زبانه دا ذات سره دلوینا زیارې کوم په تاسو باندې د عذاب ضرورت نه وینا چې نو علی السلام دا مسله بیان کا نو دا رنګ ورپسې وګورئ هود علی السلام او د هود علیه السلام بیان د نوح علیه السلام هغه وشو نو ویلا عادنا خاهم هودا او لیدل هم غادیانو ته یو د تبر د دین هود علیه السلام قال ان وی هود علیه السلام یا قوم زما قوم او عبد الله د عبادت دوله سامو کوي دی والله مالکم من اله غیره نشته دې تاسو لپاره څوک چې پروا بغیر د الله نه افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه نو د قوم دغه جواب او دغه خبرې وي چې دوی به شرک کولو او موږ علیه السلام به رد کړی نو آی ستر بیا وګورئ چې قوم ورته جواب ورکړو غاړه کې سبرونه واچو قالو نو ویلي دی موږ علیه السلام دې قوم اجئتنا اي راغلي ته مونږ ته لنعبد الله د دې لپاره چې موږ عبادت وکړو د الله وحده یوازې عبادت کوم کول خو یوازې نه کول د مکې د مشرکانو ول ونظر او پرې کوم ما کان یا بنو اباونا هغه چې عبادت وکړو زموږ مشرانو نفاتنا بما تعيدنا اوسم وای کنه وای ستاسو لپاره خپل مشران پرې دو هم خپل څو دین پرې دو وإلا ثمودا قام صالحا او لیکلهم ثمودیانو دا یو د تبر د دین صالح علیه السلام قال عدوی صالح علیه السلام یا قوم سما قوم عبد الله د عبادت دول سامو کوي دی والله ما لكم من اله غیر نشته تاسو لپاره سو حاجت روا بغیر دی الله نه قد جاءتكم بينة من ربكم پته دې سره غلي تاسو کار دلایل تاسو درب د طرف نه دارنګ ابراهيم عليه السلام سورته مریم شپاړسمه سپاره 42 نه 40 پورې پورې ابراهيم عليه السلام راغلي دي نو هغه د توحید د دعوت ورکړي دي او خلکو له توحید بیان کړي دي سورته مریم آیت 41 نه پوره ده واذکر فی کتاب ابراهیم یاد کړئ په قران کې واقعه د ابراهیم علی السلام انه یقینا د ابراهیم علی السلام کان او صدیق النبی رښتینی پیغمبر اذ قال لابيه کله چې وی خپل پلار ته رښتینی پیغمبر او رښتینی دا رښتینی مسله دا و یا ابتی او بابا انی قد جاءنی من العلم او بابا په دې کې سره راغلی دا ما ته من العلم د علم نه یعنی ما سره دلیل قطعی دی ما هغه دلیل لم یاتی کا چې نه راغلی دا ته بشیر باندې دا سره په شرک دلیل نشته او ما سره په توحید باندې دلیل قطعی دی نو فتبینی زما خبر او منا آل کاچ سو خمتا تا صراط سبیل لر برابر بابا زما خبر او منا چې دا سملارو خم نو ابراهيم عليه السلام چې راغلي دي نو هغه دغه مسله کوي دا دارنګ يعقوب عليه السلام چې راغلي دي هغه دا مسله کوي دا لګو ګورې سورته بقره اوله چې بارای دې څه دی وان تفسری سورته بقره قالو نو وی زامنو ته یعقوب علیہ السلام نابنو په عبادت کو الہ کا زاده حجت روا الہ خیال دې معبود نه وای و الہ آبائک او دا حجت روا د مشران استاد ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام الہ واحد د دې ټول حجت روا کیو ونحن له مسلمون هم باندې الله دا غړې خودل کیو یوسف علیہ السلام سره غلې دې نو هغه دا مسله کړی ده واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب واتبعت ما تابعداري کړی دا ملت آبائی یعقوب علیہ السلام د سیل هغه کسانو ته د خپل عقیدې اظهار کوي چې وتباتو ما تابعداري کړې ده ملت آبای د دین د خپل مشرانو د ابراهیم علی السلام او د اسحاق علی السلام او د یعقوب علی السلام ما کان لنا مناسب ندی موږ د پاره ان شرک بالله چې په صدا جوړ کړ الله سره من شي شي ذالک من فضل الله دا توحید بیان ولو د شرک نه بچ کېدل دا د شرک رد کوله من فضل الله دا فضل الله دی علینا په باندې وعلى الناس او په خلق باندې په خلق د الله فضل دې چې توحید په بیانېږي ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا شکرون شکر نو باسي یو ځای چې د توحید بیان کیږي نو دوی به قدرې کوي کله موحد لا شي نو بیا څه کوي ژوند دې هم نو وشتم باندې پکانو اوس مثل خپل وی د خبر کانو نو دا د دې کار شکر شکریا نه ادا کوي د الله یا صاحب یې سجنه اوس دا غي پاتې د باندې رات کوي یا صاحب یې سجنه ایزا ملګرو د جیلا ارباب متفرقون آیا خدایان غنا خیر ورجی من الله الواحد القهار او کغیا والله دی واز زور ور دی ورڅا څو غنا لې هدي لکه په خپل ملک تاسو پورای چې خزانه غواړي نو لاهور ته بځي دا د بنبک شته که ځامن غواړي یا واده غواړي نو پیر بابا له بځي منیر ته که پیریان پې راغلي وي نو کاکا صاحب ته بځي که لیونتوب یې وي نو سخي بابا ته بځي افغانستان ته نو دا خو شو پیسې به دې لګي بدن به دې کړېږي مجوران به د من لاسونه راخکي او که نه دا ښه دی چې بنده یو الله ته چغه کړي دا چې وای لوی ځوان دا د خپل نوم دا ولې تاسو یې خو دا چې وای کاکا چې نن دا د خپل نوم دا ولې تاسو یې خو دا چې وای چې پیر بابا نن دا د خپل نوم دا هغه خپل نوم صحیح لري ترلې نو دا خو دا خپل نوم دا نومونه ولې تاسو یې خو انتم تاسو واباکم مشران تاسو مانځو الله دې را لېږل الله بها په دې شرک باندې من سلطان څه دلیل ان الحكم نشته دی اختیار د فیصله الا لله لیکن د الله سره دی الله نه غواړه کنه امر حکم کړی دی الله الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا اياه لیکن دی الله ذالک دا دی یو الله بندگی کول الدين القيم دا دین دی مضبوطه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا يعلمون نه پوهیږي نو یوسف علی السلام چې راغلی دی نو هغه د توحید بیان کړی دی دا رنګ موسی علی السلام چې راغلی دی نو هغه د توحید بیان کړی دی سورته بنی اسرائیل 15 چې پرای توکي وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا وآتینا ورکړه موسی علی السلام ته کتاب او ګرځوله موږ دلاره الله رب العزت فرمایي انني یقینا ز ان الله ز الله ما لا اله نشته دی بل حاجت روا الا انا لیکن الله وی ز خپل یما فابدنی نو زما عبادت کوي واقع من صلات او جاری کوي من ذکر د پاره بیا د ور زما دارنګ عیسی علی السلام چې راغلی دی نو هغه دا مسله کړی دا سورته مائده شپږم چې 12 آیت 117 ما قلت لهم الا ما امرتني ان اعبدوا الله ربي وربكم ما دې ته ندي کړی لیکن هغه خبرې الله کوم چې تا ما ته کړې وي چې دا وتاو کا او ما وته وی دي چې ان عبد الله ربي دا چې عبادت کوي د الله چې زما رب دې او ربکم او تاسو رب دې دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغلي دي نو هغه هم دغه مسله کوي نبی علیہ السلام چې راغلی دی نو هغه هم د اول دا توحید مسله تلته کذالک ارسلنا فی امه قد خلت من قبلها امم کذالک الله امدارنګه ارسلنا کارا لګل یم تعالی را ای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فی امه په امت کې قد پدې سره خلت تیر شي دي من قبلها مخکې دینا امم نور امتنا نور انبیا چې راغلي هغه یو پر امتون له توحید بیان کړی دی او ته چې راغلی ته هم کې لتتلو هذا دې لپاره چې ته ولولې علیه په دې باندې الذي هغه کتاب او عین علیه چې مې ونی کړی تا ته پیغمبر سره راغلی خو ته به خپل ځان خبرې نه کې بلکې ته به د الله د کتاب نه خبرې کې وهم یکفرون او د انکار کوي د رحمان د وحدانیت د مهربان بادشاہ نه نو قل دور ته وای هو د الله ربي زما رب دی لا اله الا هو نشته دی بل حاجت راواله کوم دغه یو الله دی علیه توکل تو په دی الله باندې ما ځان سپارلې دی ویلې متاب او دی الله طرف ته زما رجوع ده دی الله ته زما محبت ده دی الله ته ساتم محبت نو هر یو پیغمبر چې راغلی دی هغه دا مسله کړې ده دا رنګه سورته رات آیت 33 کې نبی علیہ السلام الله رب عزت فرمای اخر کې وګورئ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به ته ورته وایي یقینا ما ته حکم شوی دی چې عبادت وکړم خو د یو الله ولا اشرک به او زه به یې صداق نه جوړوم د الله سره الیه ادعو دی الله طرف ته زه دعوت ورکوم و الیه مآب او دی الله طرف ته زما واپسې ده نو هر یو پیغمبر چې راغلی دی نو هغه د توحید بیان کړی دی د توحید مسله یې بیان کړې ده سورت نحل دیارلسمه چې څوارلسمه چې بارای تو کې نو هر یو پیغمبر چې راغلی دی هغه مسله د توحید کوي دا ځکه چې مسلې د توحید ته ضرورت دی مسله د توحید دا یو اهمه خبره ده چې عقیده دې د توحید وي نو اوس په تعالی د نیکۍ کارونه فائدہ درکړي او که ستا عقیده د شرک وي نو که ته بیا هر څونه منځونه کې ته که هر څونه جماعتونه جوړې ته حجونه کې عمرې کې هیڅ فائدہ نه درکړي نو دیو جنا قران کریم بلکې دا کوم وخت نه چې دا شرک شروع شوی دا هغه وخت نه چې څونه بیا راغلي دي نو هغه اول زور هغه په توحید باندې ورکړي دي دارنګه زموږ اساتذه کرام الله دې عمر مال اولاد او علم کې ډېر خیر او برکت واچي نور خلک چې ترجمه درسونه کوي هغه چې تش د خپل مطلب خبرې کوي او زما ساتي سي کرام چې هغه د قران کریم درس کوي نو هغه زیات زور هغه په توحید باندې لګي ولې دا توحید دا اهمه مسله ده کله یو انسان عقیده خراب وي عقیده د توحید نه وي نو دل بیا منځونه او نیک اعمال هیڅ فائدہ نه ورته اوس دا بیان کوم د شرک د شرک اقسام موږ ذکر کوو اول موږ بیان وکړو د عبادت او د الٰه د تعریف او دا رنګه هغه متفق امور د مشرکین او د موحدین ترمنځ او هغه مختلف امور انبیا چې راغلي دي نو هغه دعوت ورکړی دی مثلا توحید بیان کړی ده اوس موږ د شرک هغه اقسام ذکر کوو چې بنیادی طور باندې د شرک د دې دوه اقسام دي د شرک دوه اقسام دي یو د شرک اعتقادي یعنی هغه شرک چې دغه تعلق راسي سره وي او دویم د شرک فعلی شرک فعلی هغه شرک ته وایي چې د هغې تعلق د فعل سره وي فعل ویلی شي کار ته بیا د شرک اعتقادي مزید څلور اقسام دي تو څلور اقسام دي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د شرک څلور اقسام ذکر کړي دي یو ته وایي شرک په علم زين ته وایي شرک په تصرف د هر یو به خپل خپل ځای وضاحت کوم ښه ورخطا کې دایمه چې دا پکې راشي دا نه وي ملګري ورخطا شي کله چې دا شي وضاحت یې تکو درېم دې شرک په دعا او څلورم دې شرک په عبادت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تقویت الایمان صفحه نمبر 30 باندې دا اقسام ذکر کړی او علامه ابن قیم د شرک مختلف اقسام ذکر کړی دي هغه وی و اما شرک په ونوعان شرک په دوه قسمه دي اکبر او اصغر هغه وایي فالاکبر لا یغفره الله الا بالتوبه منه شرک اکبر خو الله نه معاف کوي لیکن په توبه وهو او شرک اکبر دی ته وایي ان یتخذ من دون الله ندا چې د الله نه ما سوا بل څوک شریک ورسره ونیسي یحبه کما یحب الله نو د الله سره داسې محبت کوي لکه د الله سره چې محبت کیږي او اقرار کوي په دې باندې چې یقینا الله تعالی په یوازې خالق د هر یو چیز دی او مالک د هر یو چیز دی او د دې یه چې دی نو نه څه پیدا کول شي نه چا ترسه پر کول شي نه څه ژوند کول شي نه څه مړ کول شي او انما كان هذه التسويه في المحبه والتعظيم او ایدا برابرواله د محبت او تعظیم کې لکه څنګه چې مشرکان کوي او بیا وایي چې شرک اصغر چې دی نو هغه ریا ده او والحلف بغیر الله قسم خوړل دي د الله نه ماتیوا د بل چا په نوم یا وایي چې من انواع شرک د شرک د اقساماتونه سجود المرید للشیخ سجدی کول دي د مریدانو پر پیرانو ته لکه دا نن سبا تاسو به وینئ په سوشل میډیا باندې ډېر ښکاره شوي دي دا ناکاره جعلي پیران چې دا خپل مریدان چا ته په رکو چا ته په سجده په خپو کې ورته سرونه یې ښودي باقاعده ته به وایي جوړې بس دی الیه دي او په خپو کې ورته پراتې څوک په سجده او څوک په رکو نو فإنه شرک من الساجد والمسجود له او یقینا دا شرک دی چې کوم کس دا سجده کوي پیر ته او چې چا ته سجده کیږي دا ډول ول شرک دی او بیا وایي علامه ابن قیم چې والعجب انهم یقولون ويتعجب خبر دا چې دا مشرکان بیا وایي ليس هذا بسجود وای دا خو سجده نه ده وانما هو وجه الراس قدام الشيخ احتراما وتواضعا وای دا خو له موږ سجده نه کوو وای دا خو موږ د خپل پیر ته د احترام د احترام لپاره د خپل سر مخې ته ستو نو خدای ته خلک د خپل سر د څه لپاره کوي ها تواضع لپاره نه کوي لا نه یې کنه د احترام لپاره کنه نو خو د خدای چې کوم احترام او کوم تواضع او هغه تعبیر لور کا دارنګ ومن انواع رکوع المتعممین وای رکوع دا د باز خلکو د ملاقات په وخت کې لکه د رکوع په شان چې مترف کړه شي وهذا سجود في اللغه او وجا سجده په لغت کې ومن انواع حلق الراس للشيخ او پکې دا ناشنا وره او وای دا څاو د شرک نه خلایل د سر دی د یو پیر د پاره علامه ابن قیم وایي چې فإنه تعبد لغیر الله د عبادت کوي د الله نه ما سوا د بل چا ځکه چې دا سر خلایل دا په قربانۍ کې د الله د پاره دی کړو د پاره کله او ته یو د پیر د پاره سر وخورې دا لکه تا د عبادت یو کار او هغه تا د پیر د پاره بیا وایي د انواع د شیخ نه التوبه للشیخ بل پیر تا توبه وستل چې نو تا ته توبه وباسم هلکه چې وایي کنه تا ته توبه وباسم نو لکه توبه الله ته وباسم انسان له کله خلاف ورزي کړی وي نو هغه نه خلک معافي غواړي چې وای ما دا غلطي کړې دې راته معافي دا خلک سر دا چې کله تا ته توبه وباسي ما ته سره توبه وباسي څه دا خدای خو نه ما توبه مطلب د خپلې ګناه نه راوګرځه نیکۍ طرف ته وای نه توبه څه کوي د ګناه نه راګرځېدل نیکۍ طرف ته اعلان کول د ګناه نه نیکۍ طرف نو وای په انها شرک عظیم وای دا خو لوی شرک دی په ان توبه لا تكون الا لله توبه خو د الله نه ما سوا بل څه نه ایستېږي ومن انواعه او د اقسام د شرک نه النظر لغیر الله نظر لغیر الله فإنه شرك وإدام شرك وهو أعظم او دا خو غټه خبره ده من حلف بغیر الله لکه څوک چې قسم وکړي بغیر د الله د نوم ومن انواع الخوف من غیر الله یره کول دي بغیر د الله د یرینا کيره د خپل څوک وتوکل علی غیر الله او توکل کول د الله نه ماسیوا په بل څه انسان یو کار کوي کنه نو ځواب استعمال کې انجام الله ته پریږدي او ته دغه انجام بنده ته پرېږدې مخلوق ته پرېږدې والعمل لغیر الله او یو عمل کول د بل چا دپاره نو دام شرک عمل کې ته مونځ په چا دپاره روژه نیسي د چا دپاره د الله نه ما سوا بل یو نیک عمل وایي نیک عمل به ټول د الله دپاره کوي چې الله خوشحاله شي دارنګ وی علامه ابن قیم ومن انواعه او اقسام د شرک اصغر طلب الحوائج من الموتى وخپل دي د خپل ضرورتو د مړونه والاستغاثه بهم او د دین امداد وخپل دي وتوجه الیهم دې ته توجه کول دي وهذا اصل الشرك العالمي او دا اصل شرک په عالم کې فإن الميت قد انقطع عمله دا عبارت ما مخکې مو وي تاسو په خیال کې راځي وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا نو فضلا عمن استغاث به نو ته څنګه امداد غواړي او خپل ځان له څه شي کولای بیا وایي چې بشیر کو انواع کثیره د شرک ډیر زیات اقسام دي لا یوسیها الا الله دا نشي صابوله څوک لکه یو الله دیو جنا ډیر زیات احتیاط کول پکار دي څه پته لګي انسان په یو وړو کې کار کې شرک کوي په یو وړو کې کار کوي دا به وایي چې شرک نه دی هغه شرک دی او ستا به ټول څه برباد شي پته نه لګي کنه انسان منځونه برباد شي درسونه برباد شي هر یو څه برباد شي نو د شرک اعتقادي څلور اقسام شرک په علم شرک په تصرف شرک په دوا او شرک په عبادت دا وي غټ څلور اقسام دي کنه او دا نری نری فهم ده ته اوس نو ته خیال کوي او خپل ماحول ته وګورئ چې په چا کې دا شته چې نشته اوس شرک اعتقادي دا غي وضاحت د شرک اعتقادي رتبه کې سم شرک په علم شرک په علم څه ته وایي نو شرک په علم شاید مې شهید رحمت الله علیه رساله د تقویت الایمان او دا غي اردو کتاب دی عربی کې ترجمه شوی دا رساله التوحید هغه د شرک په علم تعریف کوي وای الاشراق فی العلم وهو اثبات صفه العلم المحيط لغیر الله شرک په علم دی ته وای چې د الله یو علم دی د الله علم دی چې هغه په هر څه خبر دی او دغه علم ته بل چا له ثابت کی نو ان کان هذا الاثبات للنبي او ولي او شیخ او شهید او امام نو ای کدا ثابتول د علم غیب کلی پیغمبر ته وی کولی ته وی کبیر ته وی که شهید ته وی یا یو جن ته وی یا یو پیری ته وي نو که هر څوک وي نو وایي دا ټول شرک دی رسالة التوحید تقویت الایمان څخه ستاون باندې اوس شرک په علم وهو ان يعتقد غيره تعالى خپل تعریف یې واورئ وایي شرک فی العلم دې ته وایي چې د یو انسان دا عقیده راشي چې د الله نه ما سوا بل څوک هم عالم شته په ما کان په ما یکونو باندې ما کان مطلب د کوم وخت نه د کائنات ته دا وخت نه ټول علم وسره شته ما یکون آینده لپاره وبكل ما يستتر الانسان ويجر به او هر هغه څه خبرې چې کوم انسان د ثبوت کې ښکار دي نو دې ته وایي علم غیب شرک فی العلم دې ته وایي چې د الله علم تا د الله نه ماتې وا بل چا ته ورکو دې ته وایي شرک فی العلم قران کریم ځای په ځای باندې د دې عقیده رد کړ او قران کریم کې الله رب العزت تعالی مدد په ځان له ثابتای او د غیر نه نفي کوي د غیر دې نفي کوي ګوره یو علم غیب دی یو الهام دی علم غیب تعریف ما تاسو ته وکړو چې هغه معلومات چې په ښکارای کې پټ ټول په الله خبرې او دا ته بل څه ثابتې دي تقوی شرک کړي او یو د الهام یو خبره ولا پړه کې وایي د یو کار په کولو یا په نه کولو ومنون من الوحی او ویدا د وحی یو قسم دی یخص الله به من یشاء من عبادی او خاص کوي الله په دې باندې څوک چې د الله خوښ شي النهايه في غريب الحديث والاثر تمج کوم عبارت وی دا په دې کتاب کې لري هغه مخکې چې ما کوم وي نو د هغې عبارت بدل دی الحدود الانیقه هغه کټ کړئ پیدا دا ولیکئ النهایه فی غریب الحدیث والاثر د الهام تعریف کوي ابن الاثیر جزري جلد 4 صفحه 282 باندې دا القا د خیر یا د شر چې مطلب الله تعالی ته پړه کې خبره واچي چې دې یو کړي کې د خیر شته وایي دې په خبره باندې او یا وته وایي دا کار مکوا په دې کې د خیر نشته لکه دا موسی علی السلام مور د الله الهام وکړ دا خپل ځای په ټولګي کې بند کا او په سین باندې لوکا نو دوی ته وی الهام القا د خیر جړه کې ولا د خیر خبره واچوه او دا د الله چې څوک پوه شي نو هغه له بړه کې داسې قسم ښې خبرې د فایدې خبرې اچوي الله دې موږ په دغو کې راولي سره زموږ د استادانو د ټولو موجودو منځ نو یاد ساتئ انسان له چې الهام کېږي نو په دې کې بیا د بنده پورې خپل اختیار دی وایي د خبره باندې په دې کې د انسان چې اختیار نه وي بس دا قدرتي راشي او خبره وړي کې پرېږدي اوس د شرک په علم تردید د قران کریم په آیاتونو کې لکه سورت انعام ومه چې بارا آیت 59 یو کم شپېته وو د علم غیب غوصول ذکر کوي ګویا که چې الله رب العزت دا علم غیب په یو صندوق کې تالا کړی دی او چابیان یې ځان سره ایښي دي لږ وګورئ سورت انعام آیت نمبر یو کم شپېتم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده د دې الله څخه چې بیا دې د غیب دي لا يعلمها د کوی دي په دې مې غیب باندې لیکن یو الله اوس کله الله نه ما سیوا بل څه کوم دې مې غیب داوا کوي کنه نو یا خو به د الله نه د علم غیب نه چا بیا دې راپټ کړي د صندوق نه به علم غیب راوستي او یا به الله ته به لاس کم کړي یا نعیاذ بالله او په زوره به چا بیا نه ورسي څوک کولی شي دا کار یا الله نه غلو چا بیا نه تراوالي او یا ولا لاس کم کې زور وسرو نشي کولی دا نو د دې وجې نه که څوک د علم غیب دعوه کوي خپل ځان له یا بل له نو ګورې دا شیخ دی دا دروغ وایي ویعلمو پوهېږي الله ما په هغه څه باندې په البر دی چې په وچه کې دي والبحر په سمندرونو کې دي سمندرونو کې څه څه دي که میان دي که نورې بلاګانې دي که ملغلرې دي که سره سپین دي که هر یو شی دی پکې الله ته پته ده اوس مخلوق ته د بهر نه پته نه لګي چې او الله ته پته لګي وما تسقطو او وما تسقطو نو ګرځيږي مې ورقه دې یو پاڼه د ونی نه الا یا لمها لیکن الله به کویږي د دې ونو نه په دې خزان کې پاڼې پریوتي دي کنه په یو یو ونه کې څونه څونه پاڼې تاسو مېري دا کوشش کړئ څونه پاڼې وای دا اوس بنده ته پته نه لګي الله ته پته لګي چې په دې ونه کې اول څونه پاڼې وي او پرې ودی چې څونه او راخي چې وبک څونه اوس کوونه پاڼې نشته کنه ونی او چې شي دي پاڼې غوښولې دي نه بس په پاڼې کې وټای به چې پاڼې بشي ګلونه بشي میوه بشي دا اوس الله ته پته ده نشته دا چې یو پیر دا چې یو چې یو ولی چې هغه وایي چې دا ونه چې دا دې په کې پدې کې ونور نه پاڼې راخیږي ولا حبتن او نه پریوزي او دانا په ظلمات الارض په تیرو د ځمکه کې ولا رتبن او نه لنده دانا ولا یابسن او نه وچا الا فی کتاب مبین لیکن الله په لږ کې ښکارا مګر لکه څو د دانی لاړ شي او بیا زمګه کې دن هغه پټی شي نو دنه نه دی واغستا او کوی نه غستا الله لدنه دنه پته لګي او انسان ته چې پته لګي نو ته وکیل راکني په کوتا یا پټکی یا په شي دانه بچ او باسي په کوتا زور ور کوي نمی هغه څه ده کنه نو کنه می هغه څه زمیدار خوشاله شي کنه می نه هغه څه ویره باران نکي کی څوکړه ده فصل هم خراب دې صورت انعام نه مخکې صورت دی صورت مایده کې وګورئ ټول چې انبیا راغلي دي یو سره مل غیب نشته په ورځ د قیامت په ټول دا اقرار وکړي دا کوي به وکړي چې الله مو سره مل غیب نشته یوم یجمع الله الرسل یاد دغه وخت چې راجم وبکی الله به کرام ټول ورځ د قیامت فیقولون الله رب العزت بو تو فرمای ما ذا وجبتم څه قبول کیا شی و تاسو تاسو چې مسله د توحید بیان کړی وانه تاسو د خلکو څه جوابونه درکړیو چا منلی وو چې انا منلی قالو نو بوي دا ټول انبیای کرام د آدم نو آدم علی السلام نو علی تر نبی علی السلام پورې ټول انبیاء به الله رب العزت نو فرمایي لا علم لنا مونږ ته علم نشته نو سوال راځي چې ولې لبس مثلا نبی علیہ السلام یې واخلا دغه چې ابو جهل څه ویلو نبی علیہ السلام ته پته نشته دارنګې او بکر صدیق رضی الله عنه چې منلې وته پته نشته نه نه دلته مطلب دا دی چې لا علم لنا بعد ما اماتنا الله زموږ د مرګ نه بعد چې څه کړی دا غیر راته چې خو څه پته ده چا منلي چا نه ده منلي او د مرګ نه بعد موږ ته پته نشته دی چې چا منلي ده او چا نه ده منلي نو دا چې خلک قبر ته لاړ شي سوال کوي د پیغمبر او یا د نور انبیاو دا قبرونه چې جوړ کړي دي نو آیا دا یو دی چې دا خلک دې ورته دې سوالونه کوي نو انک یقینا تا ټول انبیا الله ته فرمای انک یقینا تا انت خاص علام الغیوب علم بغیب باندې چې څنګه انبیا علم الغیب نه دي دا چې فرشتي علم الغیب نه دي سورته بقره اول سپاره 25 کې تمام ملائک الله رب العزت تخبل اجز ذکر کوي چې الله سره علم غیب نشته تاسو سره علم غیب دی قال علم قل لكم الله رب العزت او فرمایل فرشتو ته انی عالم غیب السماوات والارض یقینا زه پوهیږم په علم غیب د اسمانونو د ځمکو وعالم زه پوهیږم ما په هغه څه باندې کنتم تکتم ما تفتون او ما کنتم تکتمون هغه چې تاسو ښکاره کوئ هغه چې تاسو پټوئ خو فرشتو خو څه پټولی نه شو د الله نه او دې ته وایي کلمه د شمول دي سره کلام کې هم پیدا کړي فلما قضینا الله کله چې فیصله وکم په سليمان عليه السلام د مرګ نو ما دلهم سوره سبا ده غالبا سوره سبا یې څو ده ښه فلما قضینا الله کله چې فیصله وکم په سليمان عليه السلام د مرګ نو ما دلهم خبر نکومګه دا جنات علامو دي په مرګ سليمان عليه السلام بیت اوس دا په دنیشته دی چې سلیمان علیه السلام د ساوتی ده خو لګیا دي د بیت المقدس تعمیر کیږي او خو په درس غرب کې کار کوي الا دا بدل الارض تاکل من ساتا لیکن هغه وینه د ځمکې چې وی خړل امسا د سليمان عليه السلام نو فلما خر تبينت الجن کله چې را پریوتو بدن د سليمان عليه السلام په ځمکه نو تبینت الجن نو پیریانو دا خبره ښکاره کا چې ان لو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین وای کوم سره علم غیب دی نو موږ په دې عذاب د خوای کې وخت نه تیرېږو دا هم د سليمان عليه السلام د یری نه د تعبیر کولو نن خلک کوئی پیریانو سره علم غیب دی نو کو دې سره علم غیب دی نو دا یو کال پورې ولې دا څه خواري ده هغه بلا سره سوا کېدو دارنګ امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ملي ملغیب نه دي نور انبیاء خو دي کنه دا اخیری پیغمبر ملي ملغیب نه دي سورته انام و به عبارت 50 لګو کوره بریان وای نبی علی السلام علی ملغیب دي نو څنګه عالم الغیب دی هغه ته خو الله وایي په خپله خوله کې خلکو ته ووایي چې زه عالم الغیب نه یم ځکه الله ته پته وه چې یو وخت به داسې راشي چې زه خلک به نبي علیه السلام ته عالم الغیب وایي وایي په خپله خوله ورته ووایي چې زه عالم الغیب نه یم قل لا أقول لكم إني خزائن الله اوس ته ورته وایې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لا قول لكم زنوی تاسو داینی چې زما سره خزائن الله خزانی د الله دې زه متصرف دی ولا عالم الغیب او توه چې ظالم الغیب دی ولا قول لكم اني ملك او توه چې زه ملک ملکنی مزه فرشتہ نیما نو ته څه پیغمبره نو جواب ان استبیو زه تابعداري نه کوم الا لیکن ما دا یوحا الیه چې وحي کېږي ما ته زه خو د قرآن تابع یم چې الله راته څه وایي هغه حالات زه تاسو ته بیان کوم نو ته خپله ځانه خو زه په علم غیب باندې پوهېږم نه نو دارنګ نبی علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایي سورته اعراف آیت 188 کې چې دې خلکو ته په خپله خوله باندې ووایه چې زه عالم الغیب نیم زه متصرف وم قل لا املک لنفسي ضرا ولا ضرا دې خلکو ته ووایه چې زه مالک نیم د خپل ځان لپاره د فایدې د رسولو نه د تکلیف لرې کولو الا ماشاء الله لکه هغه چې د خوښه شي د الله مې په نصیب کې مې چې څه پراتي که خیر یو که شر یا خبره ته را رسي ولو كنت علم الغيب لاستكثرت من الخير او کو ته په علم غیب باندې پوي دی نو ما به ځان لري خیر جمع کړی وي او مې سنیا سو ما ته بس تکلیف نه وي رسیدلې کو نبی علیہ السلام په علم غیب باندې پوي دی د پدن دی اوهد کې چې وشي د نبی علیہ السلام د اخو تر حضرت امیر حمزه رضی الله عنه قتل کولو او بیا له مسلک ولا نبی علیہ السلام وو ته نو ویل چې تر څه تشه ها دا څومره خوږ سره دې قربان کړو دفاع به کړی وکړه بچ کړی جو او نبی علی السلام خو خبر نو کړی چې د ملګرو سره یې تکي دون ظلم وشو نو ان انا نعمت الا نذير وبشير لیکن ير اور کون کې د منون کو تا او بشير او ير اور کون کې منون کو تا لقوم ان د پار به قوم يؤمنون چې ایمان وروړي وما ادري او ما ته پته نشته دی ما یو فلو بی ولا بکم چې ما سره به څه کېږي او نه تاسو سره ما ته پته نشته دی چې دنیا کې به زه په خپل مرګ مرم که په شهادت باندې به مرم دا پته راته نشته ان اتبعو د تابعداري نه کوم لیکن دا وتار یو ایلیه چې وایي کېږي ما ته او نیمه زه لیکن یې راورکوونکې ښکاره اوس د شرک اعتقادي دریم قسم شرک په تصرف شرک په تصرف شرک په تصرف چې په صفت د اختیاراتو کې د الله سره د بل څوک شریک جوړ دي دې ته وایي شرک په تصرف تصرف په اختیاراتو ته یعنی د الله اختیارات هغه ته د الله سره په کې بل څوک هم شریک دي دې ته وایي شرک په تصرف والذر فی العالم کیف یشا شرک په تصرف دی ته وایي چې د یو انسان د عقیده راشي چې د الله نه ما سیوا بل څوک هم د نفي او د نقصان مالک دی په عالم کې او چې څنګه خوښي نو ما شان چې نه په نقصان ورکول شي دی ته وایي شرک په تصرف قران کریم کې الله رب العزت څنګه چې نه په شرک په علم کوي نو تاسو نه په شرک په تصرف هم کوي د غیر نه د تصرف نفي کوي او الله خپل ځان له ثابتوي تصرف لکه سورته انعام او مصیبره 17 وګورئ نو فلا کاشف له نشته دې څوک لري کوم کې دي تکلیف لرا الا هو لیکن دا یو الله بل لري کوي دا تکلیف و ان یمسسکا کو دې ورسای تا کلا به خیر استفایدا بچی دل در کی صحت دل در کی نو په هو تعالی علی کل شیء قدیر پر یو څه باندې قدرت والا دی دا الله په هر یو څه باندې قدرت باندې دی همدا چې آیت سورۃ یونس یو لسمه سپاره آیت کې ست کې دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کله تعالی یو خوشحالي درکړي نو څوک واپس کولی نشي کله تعالی صحت درکړي څوک نه جوړ کولی نشي کله تعالی بچی درکړي څوک نه راغستې نشي څوک الله یې نه درکوي نو څوک یې درکولی هم نشي دا عقیده وساته که الله تعالی مال درکوي څوک یې د ناغستی نشي څوک یې د باندې بندولی نشي خو که الله یې نه درکوي نو که دا ټوله دنیا را یوځای شي که نه او تا له ورکړې کوي خو ګورې تا مالدارولی نشي دا یاد وساته يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم دارنګه سورۃ انعام آیت 46 کې نفي شرط تصرف کوي قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به قل تور تو يا راي تو خبر را کوي ما تا کتري واخلي الله سمعکم طاقت توريدو تاسو وابصارکم طاقت توريدو تاسو وختم على قلوبكم مهر لګي تاسو په نور باندې یعنی الله ملي ودی نو من اله غیر الله څوک دی بل حاجت روا بغیر د الله نه چې تاسو له د غوږونو له طاقت ورکړي تاسو سترګو له طاقت ورکړي تاسو دماغو له طاقت ورکړي نو چې الله د نظر اغستې به وای نشي درکولی چې الله دې د غوږونو نه طاقت اغستې به وای نشي درکولی چې الله لیونې کړی نو سخي بابا دې نشي رغولی دا اختیارات ټول د الله سره دي دا رنګ صورت انام آیت 50 کې اوس موږ راړولو د نفي شرک په علم باندې پاره کې مولا رب عزت فرمایي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله یا خلکو ته وایي چې ما سره خزاني نشته کوم زه چاله بشي نشم ورکولې که څوک حجه وای ته په دې کې چې جل ته بلاړ شم او زه به د نبی علی سلام نه ځان له بچي وغواړم که نبی علی سلام ته له بچي ورکولی شوې نو نبی علی سلام به ځان له خپل ځامن بچ کړي چې ټول په وړوکوالي کې وفات شي که نبی علی سلام د بچو ذموار وې نو خپل درې لوڼې په ځوانه ځوانۍ کې د بچو مېندې هغه په ځوانۍ کې وفات شي حضرت کلثوم رضی الله عنه دارنګي زینب رضی الله عنه او یو رقیه رضی الله عنها دا د نبی علیہ السلام په ژوند درې وړه وفات شوی دی څومره د بندون لګار کړ ګوره یو ماشوم بچی مړ شي په دې مړ درد کوي یو ځوان بچی مړ شي پیغله لور مړ شي په دې مړ درد کوي او چې بیا دا لور دې مړ شي او هغه د واړو واړو بچی پاتې شي او کور ته څنګه شي او دا بچی جاړي مور پسې مستاب په خپل لور باندې یو ډکو کیږي خو چې دا بچی په مور پسې جاړي بیا نور نو که د نبی علی السلام په وس کې وي دا خپل لونه به بچ کړی وي دا ماشومان ځامن به بچ کړی وي دا به دا واده شي لونه به بچ کړی وي په نبی علی السلام وی وته وای الله وته وته وای چې زما په اختیار کې ول اختیارات نشته د پتا د د صحت خزاني را سره شته د د مال خزاني را سره شته د بچو خزاني را دا کارونه خدای الله دي دارنګه سورته انعام آیت 58 کې قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم پیغمبر علی السلام ته الله رب العزت فرمایي د خلکو ته وایي ما سره د عذاب اختیار هم نشته مشرکانو به چیلنج ورکولو که ته په حقه یې په موږ عذاب راوړه نو الله رب العزت ورته فرمایي چې د خلکو ته وایي چې عذاب راوستل دا د الله کار دی دا د پیغمبر کار نه دی تا ته به وایي ځکه ته په حقه یې په موږ د کاڼي راوړي وای ما داوا کړی دا د تبلیغ چې زه به د قرآن او سنت تبلیغ تاسو ته کوم ما د خدای توب داوا نه ده کړې چې زما دونه طاقت دی زما دونه اختیار دی چې زه به په خلکو عذابونه راولم څوک به وایي یا خدایه تاسو چې دا ټوله ترجمې او دا ټوله مسلې او دا ټوله بیانونه دا ټوله تکلیفونه به د باندې ولې راځي آیا دا به کتاب چې خدای نه مړی دی آیا خدای دې کولی چې که جوړه روغه وي د دین د خدمت پې کولی آیا خدای چې ته به دا ټول ناجوړه وه آیا خدای چې په تاسو به دا دومره بېروزګاري او دا او دا او دا خواړه زه څه خدای خو نه یم چې دا زما په اختیار کې ما خو دعوه کړې ده د قرآن او سنت چې راشئ ما ته کېږي چې تاسو دا کېږي او د عمل بیان کو او بیا توفیق هم د خدای کار دی که تاسو پې کلکئ او که پې نه کلکئ دا هم زما په اختیار کې نشته پرې دا څه تاسو کوي د پیغمبر په اختیار کې نشته د نوح علی السلام چې خپل ځوی کې نه د ایمان توفیق ورکړي زما په اختیار کې د بچا د ایمان توفیق ورکړي دا الله کار دی چې طلب دی له توفیق ورکړي چې تا کې بس دیوه دارنګه سورته فاتر دویشتمه سپاره 32 کې الله وی د رحمت او د شر اختیار زما سره دی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ما یفتح الله هغه چې کولاو کې الله د خلکو لپاره مې رحمت د رحمت د خوشحالي د نعمت نو فلا ممسک لها نشته دې څوک بندون کې هغې لره وما یمسک هغه چې بندي کې الله فلا مرسل له نو څوک یې کولاولی نه شي بس د بندولو د الله نو د الله غالب حکمت والا ذات نو نفي شرط په تصرف هغه تعریف مونږ وکړو چې د اولوهیت کوم اختیارات دي هغه د الله نه ماتیوا ته بل چاته ومني او د وی چې بل څوک هم دغه اختیارات لرلی شي نو دا عقیده د شرک ده اوس موږ درې قسم شرک په دوا د شرک اعتقادي درې قسم شرک په دوا دا غي بیان کوو شرک په دعا چې په صفت سره مدد شي کې یعنی غیبانه اواز چې الله ته څنګه کیږي د الله نه ما سیوا بل چا ته دغه شانتي اواز کول دي ته وایي شرک په دعا شرک په دعا د الله نه ما سیوا بل چا ته اواز کول هو دا شرک دی دعا دې ته وایي چې انسان د الله نه ماسوا بل چا ته غیبانه واز کړي ویا تقیدو او بیا دا اعتقاد هم ساتي دا عقیده هم ساتي چې انه يسمع دعاءه بغیر الاسباب العاديه الظاهره یقینا دغه کس اوري د د اواز بغیر د اسبابو عدتینا او کارونا التي اعطاهم الله للعباد او اسباب چې الله ورکړي بندگانو ته ظاهري او عادي اسباب لکه اوس دنیا کې خو چې یو لري بنیادانې خبره اوري نو په ټلیفون به اوري که نه په موبایل به اوري یا به د خط ورولېږي نو خپل حاجت او خپله خبره به ور ورسوي یا په فکس باندې یا په بله څه ذریعه نو که تو سوې چې زما پیر مړ یا ژوندې زه غیبانه هغه ته اواز کوم هغه اوري نو یاد ساتئ دا عقیده دا د شرک قرآن کریم د دې عقیدې ترتیب کوي چې د الله نه مسیوا بل چا ته داسې اواز کول دا شرک دی سورة انعام ومه سپاره آیت چالیس وګورئ سورة انعام آیت نمبر 40 قل ارائیتکم قل تو ورته وای ارائیتکم آیا خبر در کوم تاسو ان اتاک ان اتاکم کتر راشتا عذاب الله عذاب الله او اتتکم الساعت یا راشی تاسو قیامت غیر الله ای بغیر الله نتدون تاسو ول جزاوات کوي ان کنتم صادقین کتر تاسو رښتینی بل ایاو تدونا بلکې دی الله له تاسو आवाज کوي په یک شي په لری کوي الله ماغه تکلیف تدونا چې تاسو आवाज کوي الیه ای الی کشفه دغه تکلیف د لری کول دا ان شاء الله الله خو خشي خیر دې پکې الله باندې تکلیف لري کې او کوي دې په پکې صبر کا وطن سونو تاسو بیا هې روي ما غالي ها تشریکون چې تاسو صدر جوړوي د الله سره چې تاسو اعتداد جوړوي د الله سره دا رنګه قرآن کریم سورت انام آیت نمبر 63 64 کې دا عقیده ذکر کړي چې کپتاسو تکلیف راشي نو تاسو بیا صرف یو الله ته واس کوئ په غټ مصیبتونو کې بل خبره چې د الله نه ما سیوا بل چاته आवाज کول غیبانه دا ارتداد دی دا مرتد کیدل دي د اسلام نه دا اوریدل دي د اسلام او د ایمان نه لکه سورت انعام وګورئ تایید په باندې و مې سپاره 71 کې نورم ډیر دي خو بس تاسو دا مختصر لګ لګم نور به ان شاء الله خیر او جون په خپل خپل ځای ته ځکه دا مرتد کیدل دي څوک د الله نه ما سوا بل چا ته غیبي اواز کوي قل انا دعو من دون الله قل دا ورته وایه انا دعو آیا موږ راوبلو من دون الله ما سوا د الله نه ما سوکا لا ينفعنا چې نه فائدہ را کولی شي موږ ته ولا يزرنا نه تکلیف لري کولی شي زموږ نه ونرد على عقابنا او واپس به شمونږه په خپل پوند باندې د اسلام نام د ایمان نه بعد رسو ازاغینا هدان الله چې توفیق د ایمان دا کړې مونږ ته الله چې الله موږ د ایمان توفیق راکو د قران توفیق راکو د توحید توفیق راکو او اوس موږ سره د قران او سنت سره د پوی د الله نه ما سیوا بل چا د आवाज کو لکه اکثر زموږ د خلکو نه شي ورک شي د پیریانو د आवाज پیریانو مو مګان ته خپل غوټه واله الله خپل غوټه او باز خو چې دومره یادېږي وایي ماما ګان ورته څه کولی چې ته نقصان ځاله نه راکړې نه ستا د مور وروڼه دي څه ماما ګان ورته وایي دا څه دي نو کله دي په شان د واپس کېدو دغه کس استهوت هو شیاطین چې غورځولې وي د لره شیطانانو بل ارضي په میرو کې په صحرا کې حیران او د حیران او پریشان وي له اصحاب يدونه د ده ملګري وي د دې شیطانانو چې د تا وازونه کوي اله الهدى اتنا راشه لار زموږ سره ده یو انسان په ځنګل کې ورک شي او اکثر په دې صحراګانو کې دا پیریان ډېري نو تل خو آرامیتوب ډېري ځکه تنګول کوي نو یو ورته وایي هی موږ ستا ملګري یو دلته یو راشه بیا خپلو ملګرو نه ورک شوي د هغوی په شان اوازونه وکړي نو دی په منډه منډه چېرته لاړ شي هلته څوک نو بیا ولا د بل طرف نه आवाज وکړي دی په منډه منډه بل طرف ته لاړ شي په دې طریقه یې لیونې سپیلنې کې حیران او پریشان دي چې خدای دې تم طرف ته لاړ شي نو دا مثال د غدس دی چې یو انسان د توحید عقیده پریدي او په شرکیاتو په سخته شي نو چې بیماری پې راشي دی بچی نه کېږي یو وته وای راشه زما د پیر په لاس باندې به ته کو دا به لمن د لاندې خیر دی او دا به د امسا د لاندې خیر دی نو یو منځوري یو پیر لبوزي بل منځوري بل لبوزي یو یو زیارت لبوزي بل بل زیارت لبوزي یو وته وای راځل د بخشي بل وته وای راځل د بخشي او دې د حیران او پریشان منډي وای یو طرف ته بل طرف ته نسشي هغه حاجت خو مخه رب الله پوره کوي کنه بابا سره په لاس کې څه دي او دا انسان د ایمان نه خلاص شي ذاتي دي نه خلاص شي په هر څونه بیماری ده د ایوب علی السلام نه غوړې نه جوړه نه کړي هغه تل سال بیمار دی الله نه سوال کوي کوم الله نه سوال کوي وایي خدای دونه دونه ډاکټرانو لاړم او دونه دونه دمونه تعویذونه مې کو خونه شو کومه دا چې نه خکېږي په دې مرض کې به خیر ور کله کله انسان بیماری نو انسان په دې حالاتو کې الله ته ژوندېږي بنده ګناه نه کوي دا نشي کولی دا چې نشي کولی دا خبره ده چې روغ شي او ګناه ته تکړه شي او دا حالت کې د باندې مرګ راشي نو بیا ویره نه خکېږم چې نه خکېږي خیر به دې پکې نه بروږي په دې حالت کې الله د جوخ دی الله ته بنځي الله به درجه او مقام در کول غواړي نو دې بڑے تم شي یره دونه دونه آیتونه مې وې او دونه وظایف مې وکړ قران نه دا ختمونه کو په دې خلک شم بس درګا لزم او بس کوزر مولا لزم زیاتو رالو چې کوډي مندر رالو چې ځان د ایمان نه مخلاص چې ځان به د پیسو نه مخلاص نو قل ان هدى الله هو الهدى قل دا ورته وایي یقینا هدایت الله چې هو الهدى دا قران دی که ته سم لار حاصلول غواړې نو قران ته وکینې که ته د زړه اطمینان حاصلول غواړې ته به قران ته کینې و امر دا حکم شوی دی مونږ ته لنسلم دې لپاره چې موږ غواړو چې ګل رب العالمین د پاره رب د مخلوقاتو چې ظلم نه د الله نه ماتیوا بل څه ته غیبانه आवाज کول ولا تدعو من دون الله ولا تدعو تمر بلا من دون الله ما سوى دلانا ما هاتوك لا ينفعوك جن فائدة رسول شتات ولا يسرك ون تکلیف لري کول شي کانا زموږ د خلکو چې په تنور کې روټۍ سوځي نو وای د منیر غوثه لاس په نستوري را مدد شو لاس په نستوري څه مطلب له ستوري باندې لاس نیولې را منډې به مې زه څه شی یو نستوری هادي که موږ پورې وسولو څه شی یو نستوری بربنډه به را منډه وای هله د منیر غوثه مطلب د منیر پر یاد رسه هله شابه په منډه راځه نغس به اوري لا ينفعك چې نه فائدہ رسولې شي تا ته ولا يضرك نه تکلیف لري کولې شي تا نه نو فإن فعلت كترتا دا کار وکړو خطاب نبی علیہ السلام تخبری تا وقاره باندې خطاب کو نبی علیہ السلام د خدا موت ته وای پیغمبر دا چل نو کولو موت ته وای کو تکلیف ته باندې راغو او تا د الله نه واسیوا بل چا ته غیبانه آواز وکړو نو فإنک پس یقینا تبا اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه به نو د الله نه ماسیوا چې غیبانه آواز بل چا ته کوي نو دا ظالم دی دارنګه د الله نه ما سیوا چې بل چا ته غیبانه आवाज کوي نو قران کریم وایي وای دا خو پاگل دی لکه سوره رات کې آیت 14 کې دا خو وای پاگل دی دا خو لیونی دی او مثال ذکر کوي لکه یو بندو څه کې دی وګو ته ولاړ دی کولر نه منګې دی اسلام نه کته کوي چې جام راوالي او په بټن زور کې عمر وبه داسې نه کوي ولور ته ولاړ دی ته کې شوی دی یو بو زما خلی تراشه یو بو زما خلی تراشه دا ووري ها دا مراتوب کې ځا خلی ته ولاړ شي نو چې څنګه دا وګنه وری نو دا سیمړ دا وری یو مړی زما مدد لرا شوی د بنی راو زما مدد لرا شه هغه وسه مدد نشي درا شي قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي سورۃ النحل کې لسمه سي بارے 20 کې چې دا ته وځه आवाज کې دا خو مخلوق دی بل خو مرګ راځي چې مرګ راځي هغه ویلا دی والذین یدون من دون الله او هغه سان چې دې رحمت کوي باندې واد الله نه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نو نشي پیدا کولای یو څه حالات چې په خپل پیدا کړی شي مخلوق دي نو اموات مړه دي غیر احیا ژوندي نه دي اموات مړه دي بخکاره الفاظ کې دته وي وای نه ځن خلک څه وای وای مړه نه دي وای پردې کړی ده پردې کړی ده پرده په پرې خو مړ شروع پردې کړی ده په دې کبر کې خلک پردې والا خلک خیر کومړي خخه مړي خخه کنه چې په کبر کې وینا هم مړې نه پرده یې کړو چې پرده یې کړي وه کور کې به دې ښه ولې په دغو دغه خولې چلبین به وکړي اموات مړه دي غیر احیا نه دي ژوندي او که مړ دي ورته وي چې دی کم خفه شي خبره دی دا بیرې دا ادب لفظ وایه څه وایه وفات وایه وایي وفات څه ته وایي دا روح او بدن کې یو ځای شي لمبولې بل دی کفن کړي بل دی په وګو وړې بل دی خخ کړي بل دی چې څه طاقت دی نو کوم څه چې راته نه زور په پکې کړي وي کړي ورې دا ماشوم چې له مو درالوي شي د پینځو شپږو کال شي بیا مو ته ما بل لاندې چې نه یې کالي کې دا شرمې وای ما بل لاندې نو زه دا لا تاسو کوم چې ته وایې چې یاره دې مړي پرده کړي ده او دا ژوندی دی نو چې دا پرده یې کړي وه نو په خپله به یې لمبلي وکړل په خپله به یې لمبلي نو بیا دې خلکو ولې لمبولو چا ورته اودس کولو چا ورته چرګان کړو چا ته صابون والو دا ټول چې ګډ وډ راځي څومره د مړي د لمبولو طریقه دي پهله ولا اودس وکړي بیا چې څنګه ژوندي بندیان په ترتیب اودس کوي داسې بیا مړو لم کوي که نه چې ارام چې کوي لاسونه وله وینځي لکه ورته اوبه واچوي بیا مخ بیا څنګلې داسې نو دا خو د مړي د لمبولو کوټې ته یو دنیا وردن نشي او دا ټول بس د مړي باندې ګډ وډ واقعي نو هله یې زر کوي سړي بار ولاړ چې جنازې نه وخت کېږي نو څوک ولا اودس کوي نو څوک ولا سر وینځي نو څوک ولا خپې وینځي نو څوک ولا لاسونه وینځي نو څوک څو څوک څوک نو چې څنګه هغه په ژوند باندې ګډ مړ دا چې په مرګ ګډ مړ نیکانو خلکو له نیکان خلک ودري او بدانو له بدان ولاړي نو اموات غیر احیا بردین د دې ژوندې او ما یې شروع نو دا پته مته نشته یا نه یو بسون چې کله برا پورته کیږي د قبرونو نه ابراهيم عليه السلام هغه صرف یو الله ته واس کړی دی سورته مریم آیت 48 کې واعتذلکم بما تدون من دون الله دستا سنا چې ځکه کما او دا غچانا چې تاسو عبادت کوئ تاسو ته را مدد شوی ما سیوا د الله نه وادعو ربی او زرا مدد شي وې ما خپل رب ته عسا قریب ده الله کونا د سینه بشم زه برا مدد شي در خپل باندې بدبخته یعنی زبد الله په आवाज بدبخته کیږم نه الله به زما ضرور امداد کوي ټول انبیاء کرامو کو په غم کې دي او کو په خوشاله کې دي یو الله ته واس کړی دی سورۃ انبیاء ولسمه سپاره 90 کې که به پې یره راغله او که به پې خوشحالي راغله که به پې غم راغو که پې خفګان راغو الله وې موږ ته ما ته به اواز کولو وکانو لنا خاشین او دی زمنګ نه یریدون کی الله وی زمانه یریدون کی دی ټول دارنګ د الله نه ماته واته څوک بل د आवाज کوي په دې باندې دلیل نشته نه په دلیل یقینشته نه په دلیل نقلیشته نه په دلیل ورنشته سورة مومنون آیت 117 کې الله رب العزت فرمایي ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به څوک چې د الله نه ما سوا بل چا ته خبره واچ کوي الله برهان له به نو د سرت دلیل نشته دی په دې باندې دا سرت دلیل دی چې مړې اوري خپل دلیل څه دی سترګې کار کوي وګورې کار کوي اته چې وتاواز کې نو پتاوي تاله ذکر کولې نشي نو ته ته د څنګه وازونه دارنګه دعا عبادت ده او د الله نه ما سیوا د بل چا نه خپل حاجت طلب کول دا تکبر دی تکبر ویلې شي د حق نه انکار کول ده او انجام جهنم دی سورة غافر سورة مومن آیت 60 کې الله رب العزت فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال همیشه فرمایي رب تاسو ازونی زمانه سوال کوي از د جیب لکم زه ستاسو قبولتیا کوم خو چې په څه کې خیر وي دا په یاد ساتئ ان الذين يقيننا كسان يستكبرون جسان غټ کړي ان عبادتي زما در مدد شنا الله وي ما تاواز نه کوي زما نه ما سیوا نور خلق تاواز نه کوي وسيت كلو جهنم داخرين زرد چې دوی بداخل شي جهنم ته ذلیلا د الله نه ما سوا چې بل چا ته اواز کې دا غټه ګمراهي ده لکه سورته احقاف په پښتمه سپاره 5 کې نو شرک دا غي څلور اقسام هغه مون ذکر کو ا درې اوس دا دوا شرک په دوا چې دا کنه د دې د دې دوا د قسمه دي په دې ځان پوهه اواز د عبادت یعنی چې سمدد چې نه غواړي نو دا اول قسم دعا المسأله دا ممنوع نه دی بلکې جایز دی اوس دعا المسأله د چانه سوال کول چې ما د پاره دعا وغواړه نو دا جایز دی فاضل د مسئول نه دعا غوښتي شي لکه په دې باندې مثال د حضرت عمر رضی الله عنه چې هغه کله عمرې راتلو نو نبی علیہ السلام بتوئی ویا اخی علا تنسانا فی دعائک اے اوریا منگا پخپل دعاگانو کے منگی روا نوز پیغمبر دے پخپل ځان نخته ته دست وای مال دعا وغواړه نو مطلب استاد شاګرد ته ویلی شي چې مال دعا کوي پیر مرید ته ویلی شي چې ماته دعا کوي خو مور پلار بچو ته ویل شي چې ما ته دعا کوي جایز ده او دا رنګي مفضول چې دی د فاضل نه دعا غوښتي شي لکه موسی عليه السلام د خپل امتیان وای فضل لنا ربک زموږ د پاره د الله نه سوال وکړه نو نبی علیہ السلام هغه خلکو له دعوت ورکړی دی یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم سورہ انفال آیت 24 نو توول مسله دا جایز ده چې دا نسو کو د دعا لپاره درخواست کوي چې مال دعا وغواړي دا جایز او ناجایز چې وي نو هغه د عبادت لپاره د الله نه ماتېوا بل چاته اواز کو د دې چند اقسام دی یو دعا الحي من الحي الحاضر دعا د ژوندۍ د ژوندۍ حاضر نه کوم مخامخ ته چاته وي استاد ته وي پلار ته وي مور ته وي یو بل نه پند ته مال دعا غواړي ځای دعا الحي من الحي الغائب دعا د ژوندي انسان د بل ژوندي نه خو غایب دی موجود نه دی لکه یو پیر دی ژوندی دی هغه دلته نشته په بل کلي کې دی او ته ورته اواز کې نه څاوري نه اوري منځ کې سره رابطه نشته ټلیفون نشته موبایل نشته نو اواز ناروا دی دعا الحی من المیت دعا د ژوندي انسان د مړي نه نو دا هم ناروا ده او دا هم شرک دی دارنګه دعا الحی من الحی الحاضر فيما يقدر عليه دعا د ژوندي انسان د ژوندي حاضر نه هغه کارونه کې چې داغه په طاقت وي مطلب دا چې یو کار د بار आवाज کوي چې هغه څنګه زندات کولی شي او یا دعا الحی من الحی الحاضر فی ما لا یقدر علی کله یو ژوندی انسان د بل ژوندی نه دعا غواړي او هغه څه چې غواړي هغه د هغه په قدرت کې دي نو ځام کې نه دی نو دا د شرک هغه درې اقسام شرک په علم شرک په تصرف او شرک په دا شرک په دعا او سلورم کې سما شرک په عبادت تعریف دا ده وهو ان يعتقد لغير الله بما يختص بالله تعالى شرک په عبادت دې ته وایي چې د الله نه ما سیوا د بل چا ته یره مینه سمه د خدای توب کې نو دې ته وایي شرک په عبادت قرآن کریم د دې عبادت هم ترغیب کوي لکه سورت بقره د 135 کې ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي دا د شرک اعتقادي دا څلور وړ اقسام د سورۃ انعام آیت 71 نه 74 پورې په دې څلور وړ آیتونو کې ذکر دي قل انا تو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله څلور ځله الله اکبر نو دا غینه بعد بیا د ځلوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه گواہی ورکوم چې نشته دی بل حاجت روا لیکن یو الله دی زه گواہی ورکوم چې نشته دی بل حاجت روا لیکن یو الله دی او بیا اشهد ان محمد رسول الله وصلی الله علیه وسلم دا ولې دا ځکه چې څلور اشراف دې رد کړه اول به تجزیه کې خپل عقیده به صفا کې د شرک نه نو بیا به کې توحید دننه کې اوس که ستا په عقیده کې شرک پروت وي او توحید پکې دننه کې نه دننه کې هغه پکې جوړ پیوند نه وي د عقیدې نه به پهله شرک مکمل وباسي نو بیا پکې توحید دننه کې د بیا به د توحید د عقیدې اقرار وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله نشته دی بل حاجت روا لیکن یو الله بیا چې د عقیدې د توحید اقرار وکړو نو اوس به د اثبات د رسالت یعنی د نبی علی سلام د پیغمبري اقرار وکړي چې اشهد ان محمد رسول زه گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دا د الله رسول دی نو اثبات د رسالت پکې دوه ځله وشو یعنی اول عقیده د توحید ته نو بیا څه دی اثبات د رسالت اول به عقیده د توحید کې نو ورپسې به هم خدای بیا د سنتو مطابق اوس چې ته په سنتو چلېږي نو دې کې ثواب دی او په عقیده دې د شرک او په سنتو چلېږي فائدہ نه کوي مونږ په اوله کې د توحید په بیا مونږ دی باز خلک وای وای اول تفوس په قبر او په قیامت کې د مونږ کیږي یا چاته یو باب د عقاید دی یو باب د اعمال دی په باب د عقاید کې په اول تفوس د عقیدې کیږي چې من رب وکړب دي څوک دی چې باقی د کې کامیاب شي نو بیا ودې تفوس کیږي چې مونږ څه کړو کنه استا کې د شرک دی د مونږ له تفوس نشته قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې د مشرکو ټول نیک اعمال هبا ام منصوره دي د مشرکو عمل قبول نه دی نو له موږ حساب وسره کیږي نو بیا په اخر کې بیا څه تلوي الله اکبر الله اکبر وزلا الله اکبر اول ځل چې الله اکبر وای د شرک په لړم او شرک په تصرف سره رسي او په دې ځل چې الله اکبر وای د شرک په دوا او شرک په عبادت سره رسي دا د اذان فلسفه ده نن زمون په جماعتونو کې د مسلمانانو په جماعتونو کې په بانګونو باندې جنگ دی یو وایي زه بانګ ویم بل وایي زه په بانګ ویم دوی وړو کې نشته خو بد نشته مور سړی ورکی چې بانګ وایي چاته د یو کس نه تاسو کو زموږ د موحدین نه علاوه د یو کس نه تاسو کا چې دا د بانګ باندې جنگ دی ته د بانګ په فلسفه کوي تا د خپل عقیدې نه شرک لري کړی تا کې توحید راغلی ته څنګه بانګونه وې خو بس افسوس چې اوبه خړې دي او میان پکې لا ړنګ دي د تپوس دی نشته چې را تپوس خو څوک کې خدا یو ورځ څه دی هلته به تپوس کېږي چې بانګونه نو دوی دا حدیث اورېدلی دی چې حدیث کې راځي چې څوک په جمعات کې بانګ وای نو په ورځ د قیامت په دغه دنګ غړی دنګ غړی اوس غړی چې ډېر دنګ شي لکه د ګیلاس نو څه پکې نه اصل انا قن مراد حد ته غړی به وي ځکه چې د توحید بیان کړی دی نو ستاد جمعات د بانګي مولا سي دې په توحید پوي مخاطبین د قران ذکر کول چې د قران کریم مخاطبین دوه قسم دي یو منقادین یو غیر منقادین یا غیر منقادین دا په څلور قسم دي مشرکان یهود نصارا او منافقین بیا د مشرکانو په تفصیل باندې موږ شروع کوو د مشرک نمک کې د شرک وضاحت کوو دارنګه د مشرکین او د موحدین خپل منځ کې اتفاقی امور او اختلافي امور چې دک پسره او د موحدین او د مشرکان اختلاف خپل منځ کې پسره بیا د انبیاء دعوت چې هر یو پیغمبر راغلی هغه د توحید مسله بیان کړی ده تعریف د عبادت او تعریف د الہ موږ کو بیا د شرک دو اقسامو یو شرک فعلی او شرک اعتقادی نو د شرک اعتقادی بیا څلور اقسامو شرک لیلم شرک تصرف شرک توا او شرک عبادت نو باغی باندې موږ حضرت توفیق بیان وکړو ان شاء الله نو سبق په سبا وایو